بیا د درې ډلو بیانو منغوم علیهم مغضوب علیهم او ضالین او دا غي د دنیا او د آخر حکمونه بیا د دوه ډلو چې کافرانو او منافقانو دا غي مثالونه بیا د یو الناس وعبدون دویم باب شروع شو او پاغی کی اول باور توحید و پاغی پنځه دلائل عقلیه و صداقت د قران عظیم او صداقت د رسول تاسو په ما د نشنه موجود کړی او بیا به مزه وفات کوم بیا به قیامت کې زه ژوند کوم اوس ما سره شریک پیدا کوي الله وی کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو کو پر کوي په الله کله چې قیامت کې تاسو را پورته کړئ ثم الیه ترجعون بیا به الله تا واپس کړئ شي تاسو حساب کتاب د پاره وردن ته وګورئ په دې آیت کې دو ځل ژوند دی او دو ځل مرګ دی یو ځل مرګ هغه چې انسان د سره دنیا کې ونه معدوم نشو او دویم زره مرګ هغه چې انسان دنیا ته راغی نو د هغې نه بعد انسان باندې الله مرګ راوست او دو ځل په دې آیت کې چې دی نو ژوند دی یو ځل ژوند دنیا چې د موجودینو پس چې د دنیا کې انسان موجود دی پیدایش نه بعد او دویم ځل ژوند هغه د قیامت دی بیا چې قیامت کې به الله پاک انسانان ژوند کوي امدا شان ترتیب وګورئ د دوه ځل ژوند او د دوه ځل مرګ سورت مومن آیت نمبر 11 یو لسم کی سورت المومن آیت نمبر 11 دا قرطبی لیکلی ابن کثیر دا توجیه چې نقل کی نو هغه وی هاذ و هاذا هو الثواب الذي لا شک لا شک فيه ولا مریا دا حق خبره ده چې هیڅ شک شوبه پدې کې نشته بیا دو توجیحات نور ذکر کئی فاغی بانی بیا ابن کثیر رد کرے دی او پاخر کی بیا وی چی وصحیح قول ابن عباس و ابن مسعود و من تابعو صحیح پا دی کی قول ابن عباس او دا دا دا دا عبداللہ ابن مسعود او دا غیر تابدارو دی نو دا صحیح قول دی کوم چې ضعیف قولونه دي نو پاغي رد کړي ضعیف کوم دی قال السدی امیت فی الدنیا ثم احیو فی قبوره سدی وایي چې په دنیا کې مړ شو نو چې قبر کې خاص کړو نو ژوند دي شو نو په خو تی بو انت سره خطاب چې وشو مر ربک ما دینک من نبیک نو ثم امیتو بیا د خطاب نه بعد مړو شو نو ثم احیو یوم القیامت بیا د قیامت پر ژوند شو دا د سوتی قول شو او ابن زید سوی وقال ابن زید ابن زید وی چې هغه د وزن ژوند دی داو یو ذل جن حين اخذا حين حين اخذ عليهم الميثاق کله چې دین وادا غسته کېده من صلب آدم چې دی الله پاک د آدم علی السلام د شان پیدا کړو ثم خلقهم فی الارحام نو بیا رحمونو کې پیدا کړل نو ثم اماتهم بیا مړکل ثم احیاهم یوم القیامه بیا به قیامت کې ژوند دي کوي وهذان القولان ابن کثیر وای دا دواړه قولونه من السدی که کم مخکې د سدینا نقل ما چې وختي وي دوی و ابن زید نه چې ابن زید کم نقل دی ضعیفانه دا دوړ ضعیف قولونه دي لانه يلزمهما ثلاث احیاءات و اماتات د دین او د شماري دوا خو لازمي کې درې ژوندونه او درې مرګونه او دلته دی وی چې ربنا امتنا نسنتين واحييتنا نسنتين نو صحیح قول ابن عباس و ابن مسعود و من تابعهم صحیح ابن عباس او ابن مسعود او داغه تابعدار او قول له نو دغه قول چې ګورم مړو لا موجود نه و نو بیا دنیا ترال نو دا بیا څه شو ژوند شو نو بیا دنیا کې مرګ راغی نو دا دویم ځل مرګ شو نو بیا په قیامت کې ژوند شي نو دا دویم ځل ژوند شو اوس د قبر کې دا ژوند چې دی دا غي تذکرہ په دې کې راغله نو دا وایي قبر کې خو ټول مړي ژوند دي ګوره دا خلک د حیات النبی چلی وای کنه زمونږ عقیده لګواوره موږ وایو په قبر کې ټول مړي ژوند دي کاغه بیا دي کاغه شهدا دي کاغه عام مؤمنان دي حتی کاغه کفار دي واغه ژوند صرف دومره دی چې کم نعمتونه یو مړی ته ملاویږي پاغي کوي کم عذاب ملاویږي پاغي کوي بس په تعلق درو او هغه تعلق هغه به قدر ما يتعلمو یا ويتلذذو دی هغه ژوند کامل نه دی چې مړ پکې اوري مو ویني مو پکې تصرف هم کولای شي نو هغه ژوند هغه داسې ژوند دی السالم الفنکی فی فی رد علی السبوکی کې لیکلي دي چې د هغه باوجود د مړی نه د میت نوم نه کټ کیږي یعنی قبر کې ژوند دی دی دومره ژوند چې په تکلیف او په عذاب پیږي او په راحت خو میت اطلاق پکېږي د میت نوم به نه کټ کیږي او احکامات به په ټول د مړي جاری کیږي چې ته یو نیم داسې چې بس یا مړ پیدا شي یا بس یو څه غو یو مړ شي نور خو چې الله ولا کوم ژوندۍ مقرر کړی چا لس کال او چا شل او چا سل دا غي نه بعد په مرګ راشي د تراخیش وکنه د دې حیات نه بعد موت کې تراخی و نو ثم یمیتکم وی نو چې بیا مرشي نو ډایرک بیا نه ژوند کیږي بیا په قیامت کې ژوند کیږي نو ثم یحییکم وی بیا ثم لفظ راوړل تراخی ته اشاره ده دا تراخیم دلیل په دې باندې دی چې دا ژوند کیږي په قیامت کې او د قبر زندگی کامل نه ده نو لہذا دا غي ذکر د تذکر نشته چې الله وی دا هر څه ما تاسو د پاره پیدا کړل نو په دې کې هو بعضی اشیاء هغه د انسان د نقصان د پاره دي نو چې ای کې نقصان دی نو انسان لپاره کې څه خیر شو چې الله نعمت پر ذکر کوي په انسان نو جواب فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه د حکیم ذات فعل چې دینو هغه د حکمت نه خالی نه نو الله پاک چې څه شی پیدا کړی دی هغه د انسان د پیدې لپاره دی خو د بازو پیدا مون ته معلومه ده او زموږ دومره دماغ نه دی چې ټول باندې ورسې د بازو مون ته معلومه نه ده او دا چې ذکر د ما دې او مراد دې صرف نعمتونه کوم نعمتونه دي نو دا د الله تر طرف نه دي پتا سو چې هر یو نعمت دې نو دا د الله نه دي سورته نحل 350 نو مراد به انعامات شي بیا اشکال نشته کنه یا دریم جواب تفسیر زاد المسیر کوي نو انسان د وجه نه الله پیدا کړی کې انسان نه پیدا کو نو دایي شي الله نه پیدا کو ځکه چې دې کې وجود انسان تیریږي لاجل کو اوس بعضه للانتفاع وبعضه للاعتبار بعض هغه دي چې هغه نه انسان برای راس پیدا شي او بعضو کې د ده پیدا نه خو عبرت خو ته والی صحیح ده او څلورمه توجیه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اصل کې بداسي وای هو الذي خلق لكم ما في الارض الله دې غزا چې پیدا کړی دي تاسو د پاره هغه څه چې زمګه کیږي اوس دا جميعا ځان له کلام دی او دې له مخکې تقدیر راو باسي نو دا سی بشی اعتقدو جميعا منه اعتقدو جميعا منه دا عقیده او ساتي چې دا ټول چې دینو د چا د طرف نه دي دا الله د طرف نه دي په دې کې د بچا هیڅ شی نشته چې الله پیدا کړی دا څه چې پیدا کړی دي نو صرف چا پیدا کړی دی یو الله نو دا سلورمه توجیه شو والذي خلق لكم ما في الارض نو اعتقدوا جميعا من الله د غزا چې پیدا کړی دي تاسو د پاره ان تاسو د پیدا د پاره نو چې زمکه کړی عقیده او ساته چې دا ټول د الله تر طرف نه کله چې انسان یو لري زه ته ګوري نو اخر کې بیا ستا د مخ نظر ته دون ونه راشي چې مخ کې څه شي نه نو بیا څه کاری دون وهي دخان دا یو دون لګیو او یا دا د تاسو خیال کړی د دې وګونه دا بڑا سوچتیږي دا دون لګي ونه کاری نو دا خو اصل کې الله د دې وګونه دا څه جوړ کړی دی کنه وګو کې استراب راغلو او ساتنه کړې د منګه داغي ساتنه دا د اندازه د غالب کوا اوس ګوره دې ترتیب ته دلته سوې چې اول الله پاک زمکه په دورزو کې پیدا کړه به په دورزو کې د دې کې هغه غرونه او برکتونه او اقوات او طاقتونه دا برابر په دورزو کې بیا اسمان شروع ټول سورې شوې شپږ اول د اسمان ذکر وکړه نو بعد ذالک دحاها او د زمکه ذکر دی د اسمان د روح په زمکه وړاولې ده نو د دې نه دا معلومیږي چې اول اسمان جوړ شوی دی نو بیا زمکه د ترتیب بدل شو اوس د دواړو آیاتونو په منځ کې تعارض راغی د دې دوه آیاتونو نه دا معلومیږي چې اول زمکه پیدا ده رستو اسمان پیدا شوی د سورته نازعات د آیت نه دا معلومیږي چې اول اسمان داغه چت برابر شنو ول ارض بعد ذالک دحاها داغه نه پس زمکه بیا وغړول او وار کړه نو پسوي نو دلته سوچ کوا دلته کې اصل خبره دا ده چې کوم قران کې د دو آیاتونو کې ده چې الله پاک اول زمکه پیدا کړی ده بیا اسمان پیدا کړی دی او سورته نازعات کې چې راغلي دی هغه سره بسکه نو یو خو اسان جواب دی هغه دا دی چې دی بعد ذالک دها ها دی بعد ته بعد ذکری وای نو د دې معنی دا ده چې اسمان الله پاک غمزمکه الله پاک مخکې پیدا کړی دا اسمان الله پاک رستو پیدا کړی دی خو البته چې بعد راغله دی نو دا بعد ذکری دی البته ذکر سره پرست راغله صرف ذکر کې مستراله او نور پیدا مخکې دا دا یو توجیه شو دې تباتو ذکری وي او دا ډېر زینو کې راځي دا مولانا حسین علی رحمت الله علیه توجیه نه دویمه معنا دغلت کې دا بعدو په معنا د مع باندې کا والارض بعد ذلك دحاها والارض مع ذلك دحاها زمکه سره د دینا وړولې د اغه لره الله او دا مانو د قران سره موافق ده سورته قلم لګراواله وی دی الله سمایا سورته قلم آیت نمبر 13 دی الله سم سپاره د نهشتمه اوس دلته د بعد خپل معنی کې نو دا بعدو دا خو ټول ناول دا صفت پکار دی ځکه چې د دې نرستو په دې زنانه سره پیدا کېده دغه دا دومره نقصانات خو راغلي دي د بلوغ نه بعد راغلي دي کنه انسان خو چې پیدا کیږي او په اول ورځ د زنانه پیدا شي نو کدا معنی کې چې د دې ټول نه پس دې د زنا بچي نو بیا خروج په څنګه دې زنانه پیدا شو دې همخ کې پیدا نو دلته دا بعد دې په معنا د معا نو معنا پدا شي او تلن بعد ذالک زنیم او تلن بعد زبانه دې مع ذالک زنیم سره د دې په زبان زبانه نه د زنان پیدا ده دا تفصیل به بیا په خپل ځای کې وجدا سو د ولد زنا ده د زنان پیدا ده نو ګورا دلته دا بعد په معنا د معاشو نو الارض بعد ذالک دحاها التم بعدو په معنا د س د معا زمکه سره د دینا غړولې د دلاره الله او درېم معنا چې دا بعدو په معنا د قبلو سره دی څه سره دی د قبلو یعنی والارض قبل ذلك دحاها زمکه د دینه مخکي اغه لره وړولې د چا الله پاک او دا بعد په معنا د قبلو په قران کې مستعمل لې سورۃ الانبیاء آیت 105 کې لګو ګورئ زبور نه مراد زبور د چان د داوود علی السلام او ذکر نه مراد څه شی دی قران نو زبور هم مخکې راغلی دی کنه نو دلته هم معنا نشي کی چې ولقد كتبنا في الزبور په تحقیق سره لیکلې دي موږ په زبور کتاب کې من بعد ذکر اوس کدا معنی کې چې د قران نه رستا زبور خو د قران نه مخکې راغلی دی نو دلته به څنګه معنی کې ولقد كتبنا في الزبور په تحقیق سره موږ لیکلو په زبور کې من بعد ذکر معنا من قبل ذکر مخکې د قران نه نو دا بعدو په معنا د چاره د قبل دی نو دلته هم دا معنا شي والارض بعد ذلك دحاها زمکه مخکې د دینا قبل ذلك مخکې شو کنه مخکې د دینا وړولې واغې لره الله سو توجیهات شو لکه درې سلورمه توجیه او بس دا ټول ناسانه ده خان د کیس تعویل ضرورت نشته یو د خلقت او بل د دعوت خلقت جدا شه دی او د قوت جدا شه دی څه مطلب په پښتو کې یو پیدا کول دی او یو اوارول دی نظمکا خلقت کې د اسمان نه مخکې پیدا ده لکه دې آیت کې چې راځي او آیت د سورته حامیم السجده کې چې راځي او غړولې شوی د رستو د اسمان نه نو بس څه خبره پاتې نشو والارض بعد ذالک دحاها قران کې الله وی کنال تا پیدا شوی د اسمان نه مخکې دا غړولې شوی څه ده رستا دا نو بیا په اختلاف پاتې نشو خلقت کې مخکې شو دا اوس تمهید جوړی مولانا صاحب دریم نعمت تا دریم نعمت سو چې تاسو نکمه معزز په ملائکو کې ګرځولیو فرشتو ګور هغه ته سجده لګولې و نو تاسو زمانہ زما عبادت نه کوی لکه کوو دو ربکو عبادت وکړه طرف کا دومره عزت مې انسان لور کړ انسان بابا له مې ورته بیا هم زما عبادت نه کوي نو دا تمهید دی هغه عزت د آدم علی السلام ته چې ملائکه نو ته په سجده ورځولې و اذ قال ربک للملائکه دا و اذ دا اصل کې بعض علماوی چې دا ضرب دی د قالو اتجعل فیها دا غي د پاره دا خلیفہ سوکو آدم علیہ السلام دلته اولی یو څو خبرې واوري یو دا چې الله پاک آدم علی السلام پیدا کوو نو د پرشتو نه تاسو سره کړل دې دومره مخلوق کې نه کړي نو د آدم علی السلام د پیدایش په اړه کې سره تاسو چې دې جاهل په ارض خلیفہ یو پدې کې اشاره د یو نقطې ته علماء مفسرین لیکي تعلیما للناس بالمشوره الله قادر مطلق دی او پار څخه کوي ادار چا خو بیا چې آدم علی السلام پیدا کړي نو د پرشتو نه ساخلی مشوره اخلي چې نه جار په لار د خلیفہ زه دنیا کې یو خلیفہ پیدا کوم نو پدې کې اشاره ده دیتا چې بنی آدمانو له تعلیم دی که تخپويږي هم په مرګرو سره څه کوا مشوره کوا مشوره کې خیر ښه نبی علیہ السلام ته وحی مراتلا بیا نبی علیہ السلام تعالی وی وشاورهم فی الامر د خپل مرګرو سره د دین په کار کې په کار باره کې مشوره کوه مؤمنانو په باره کې الله وی و امرهم شورا بینهم د دې کار مشوره باندې په خپل مینس کې نو شورا مشوره دا ډیر خشه دی الله د دې لپاره پرشتو سره مشوره کوي چې خلق له تعلیم ورکړي چې تاسو مشوره کوئ دوی دا چې دا صرف مشوره غستل نو بلکې خبرول دي د پرشتو د مقام او د مرتبه د ادم علی السلام نه داغه تعظیم ورته ذهن کې اچي زیادستان لکه یو لوی انسان چې مخکې نه خلک داغه نه خبر نه هغه راشي نو څوک ولړو قدرونه کی او چې مخکې نه خلک په خبرې نه چې هغه راشي نو خلک ولړي قدر کی مثال څنګه اوس یو لوی عالم راشي خو چې دا طالبان او دا خلک نه پیژني دی به څوک وي کا څوک کاکا راغلی دی څوک وي څوک بابا راغلی دی څوک ورته میلمه خواشه څوک وي میلمه دی خواشه څوک ورته میلمه چا سره د کار دی خو چې اوس ته د خلکو ته وي چې لکه زما شیخ را روان دی زما استاد را روان دی پلانې نوم دی که نه نو د دې ذهن کې خبره پرته ده چې راشي نو دې ټول وو چې دا خو هغه دې دوار یو ته معلومې نه په مینا محبت کوله خدمت کوي قدر کوي لاس به ملاوي ولې چې دې ته مخکې معلوم دی چې هغه روان دی خبر دی که نو که الله آدم علی السلام پیدا کړی و پرشتو ته پته نه و ناغي ویل چې په دې دنیا کې بالا مخلوقات ګرځي دا په کې یو مخلوقي څوک دی نو نو چې مخکې نه دا هغه د پیدایش نه مخکې پرشتو سره خبره وکړه او دې پیدا کړ نو چې هغه راځي نو پرشتو ته هغه عظمت لګي نه نه به ډېر قدر او اکرام وکړي دا مطلب وکړي ښا یو نائب یو حاکم شرعی او خلائق په قران عظیم کې سلور ځل راغلي دي دیو بل نرستو پاتې کیدو سورت انعام آیت 165 کې سورت یونس آیت 14 کې او دارنګه په دغه سورت یونس 73 کې هم راځي او په سورته فاطر یو کم څلوېښتم آیات کې نه دېرش کې دا خلائق قرآن کې راغلي دي او خلفاء لفظ په قرآن کې دو ځل راغلي دي بلکې درې ځل راغلي دي سورته اعراف یو کم او یا کې نه شپېته کې او دغه سورته اعراف 74 کې او سورته نمل آیت 62 کې دا کې خلائق لفظ راغلی دی دا خلیفہ د دې څه مطلب نو یو معنا دا ده انی جائل فی الارض خلیفہ یقینا ز پیدا کون کې مپس مکه کې خلیفتان معنی یو حاکم شرعی چې هغه به زما احکامات په دنیا کې نافذ وي هغه ته وځه حکم را لېږم او هغه به هغه زما حکم په خلکو نافذوي دای مطابق به د خلکو فیصلې کوي لکه دا معنا سورته سواد کې مرাজি آیت 26 وګورئ د داوود علیه السلام په باره کې سورې سواد چې دوی به د خلکو فیصله کوي پاره حق چې کوم د رب د طرف نه نازل شوی دی ولا يعدل عنه فيذل عن سبيل الله داغینا په بل خوا ناوړي کوورې دل د الله د سم لارې نه بس شي گمراشي او خطا شي نو یو معنا دا انی جاعل فی الارض خلیفہ ز پیدا کون کې ما په دې سمکه کې یو خلیفہ یعنی داسې یو حاکم چې زبا هغه ته حکم را لېګم او هغه به هغه زما حکم په خلکو کې نافذوي دا الله توحید په خلقو کې داغه دلایل خورای دارنګ دا الله حکم په د الله په مخلوق کې خورای نو د انسان انتخاب الله د دې لپاره کړی دی چې دې په د الله قانون په ملک نافذ وي دویمه معنا دا سه قوم پیدا کوما او مقصد د دې په پیدایش کې ابتلا و چې پرشتي خو عبادت به ولې نه کوي چې لکه نن اوس باران ورځ نه نو د چا په ګوره ساروی نه هري د چا په سره به د خېټې غمي چې خوراک به څنګه تیاروم څو کوئی سواروی له به څنګه پیدا کوم چا سره په عبادت غم به مو سره چې درس له به څنګه پرشتي ته نه اسمان باران نقصان رسي او نه شین نقصان رسي او نه روړا او نه کار نه کسب نه خوراک نه سکات نه خو به خود الله عبادت کوي نو داسې قوم چې هغه به یو بل نرستو دنیا کې پاتې کیږي دای په بلا ضرورتونه یا انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کون کې م پزماکه کې یو خلیفہ ان نائب د پیریانو نا د پیریان نرستو په دنیا کې هغه پاتې دا معناګانې مفسرینو کړې دي خو مراد نه آدم علی السلام بس لنډه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها وی دې پرشتو اتجعل فيها من يفسد فيها ایت پیدا کې په دې ځمکه کې ګرځې نه پیدا کې هغه څوک چې فساد وکړي په دې ځمکه په دې کې ويسفکو دماء او توې به ویني دی او بل دلته دوه اشکالات دي یو خدا چې ګورا ا پرشتونه الله تاسو کو چې نجال په لارځ خلیفہ هغه ورته چې الله ستاسو خاطر چې پیدا کړي نظم په څه کار پیدا کوي کړه نو پرشتو ته څه ضرورت دی چې هغه د الله په کار کې کار لري او الله ته وی چې اتج اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء آیت پیدا کې په دې ځمکه کې هغه څوک چې فساد کوي دی او بل ویني بتوي دې اعتراف ته ضرورت دی ولا على وجه الحسد لبني آدم او نه دا په دې بنیاد باندې کړی دی چې د بنی آدم سره حسد کو چې دې باندې اعتراض کو چې تجل فی هم یفسد فی ها و یسفک الدماء نه دا الله په پیل اعتراض دی نه د بنده سره حسد دی نو دا خبره ولی کوله وی و انما هو سوال استعلام و استکشاف عن الحکمت دا د دې لپاره چې خې ځان خبرو او خو صفاواله او ښکارواله نه غوښته د حکمت چې دې کې د الله سره راز دی چې دا پیدا کړي مار خبره به تور اعتراض او به تور حسد نه کله تپوس د استعلام او د استکشاف د پاره چې الله مونږ ته د دې پوره وضاحت او اجلاس له پیدا کړي ټیک شو او دا انسانان به یو بل ویني توي او مخکې تاسو وکتل چې پرشتي عالم الغیب نه دی هغه سویل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رستو را روان دي به مرستو راځي دي ایتونه نو پرشتي خو عالم الغیب نه وي نو پرشتي چې عالم الغیب نه دي نو هغه ته څنګه پته ولګي چې دا انسانان په فساد کې ورشتیا چې فساد کوي د یو بل ویني به دوی نو څومره خلک یو بل وژني خبره خو صحیح ده دې ته دا پته څنګه ولګي دا دا سوال دی نو الجواب یا خداوا چې انهم قاسو علی الجن د فرشتو چې دینو د انسانانو قیاس وکړ پچا په جناتو د دینه مخکې په دې دنیا کې جنات وسم دی ولکه ورونو کې شو مخکې ټوله دنیا کې نو دا غي په بل کار نو سوا د کفر نه او د شرک نه او د جنگونو او د فسادونو نه نو هغه ویل چې دوی هم دغه شی کوي قیاس یې وکړ دویم دا چې پرشتو دې ته وکتل چې د دې حوائج دي دا جنگ جګړه خو پاره ځای کې ناراضي چې د چا ضرورتونه نه وي چې ضرورتونه پیدا شي نو خود به پکې دا خبره راځي یو وی دا زما مخه ده نه بل وی دا زما مخه ده یو وی دا زوړه نه بل وی دا زوړه نو دا ضرورتونه چې نو خامخا به پکې اختلاف راځي هغه یو قتل چې بچی به خزی به خوراک ته ضرورتي سکاک ته ضرورتي کور ته به ضرورتي کارونو ته به ضرورتي نو خطو په دې کې اختلاف پیدا کیږي نو دا یو بل سره بجان جوړیږي چې کله دې شي چې ته ضرورت دی نو بیا په جنگ څه جوړ شي لکه دوه کټې چې په جنگ شي ویني دي دوه ونه چې په جنگ شي ویني دي ولې چې په خپل خپل ځای ولا خلک وایي کنه غر په غر نه ورځي انسان په انسان ورځي نو دا غشې شو هغه د دین دا قیاس وکړ او درېمه خبره هغه د دین او خسته ده هغه دا چې الله تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ وی حاکم تا نو حاکم به خامخا د دوه کسانو مینس کې فیصله کوي نو فیصله کې به یو په حق یو په نه حق اختلاف په خامخا نو هغه د خلیفتن د لفظ دا معلومه کړه چې قاضي صاحب او حاکم فیصله چې کوي غلام دې بنانجي کنه چا نو ځکه وایي چې اتا جل فیها من یفسد فیها ټیک شولا مثلا قالوا اتجل فیها من یفسد فیها وی ملائکو آیت ګرځي یعنی پیدا کې د زمکه کې هغه چالرا چې فساد به کې پدې کې قاضي بیزاوی سی وی مراد د فساد نه څه ده هو شرک او کفر شرکیات بکی کفریات بکی ویس ویس فی کو دماء او دیو بلوینی بتوی جنگونا قتلونا غارتونا بکی ونحن نسبح بحمدک او من تسبیح وایو یا الله سره د صفاتونو ستا تسبیح په هغه صفاتو د الله چې کوم د الله د شان مناسب نه الله نه نفي کوي او تحمید د الله د صفات چې د الله د شان مناسب الله له ثابت کوي نمونه او تصرف داسې و نه خودل بس نمونه سره د پیدو نه لکه د اوبو څه پیدا ده تند ماتول ډوډۍ څه پیدا ده ولګه ختمول داسې په کاسه کې خلک څه کوي ډوډۍ خوري ترکاری خوري په ګلاس کې څه کوي وبس کی داسې وعلم آدم الاسماء كلها وخد الله آدم عليه السلام ته نمونه د ضروري اشیاء ټولو دا کلها دا مطلب نه لکه څنګه چې بعضی خلک وایي آدم علی السلام ته الله دار شی علم ورکوي ما کان ما یکون الک غلشه روح المانی د تلګری دی والحق عندي ما عليه اهل الله تعالی هو الذي يقتضيه منصب الخلافه دین مراد هغه اشیاء دي چې کوم تقاضا کوي د منصب د خلافت یعنی چې کوم شی منصب د خلافت د غشي تقاضا کوي نو هغه وته وبدل خان کلها دار یو ضروری شی ثم رضوا مل الملائکه بیا پیش لایلره په ملائکو فقال فسوی الله انبئونی خبر را کې ماتا باسماء هؤلاء فنمنو د دې سوزونو باندې کنتم صادقین او عن الاعتراض عليك في تدبيرك پاکی د تعالی را یا الله د دینه چې تابانه څه شی پټ پاتې شي یا پاکی د تعالی را یا الله د پتا باندې د اعتراض کولو نه ستا په تدبیر کې لا علم لنا نشته علم موږ لره الا ما علمتنا مگر هغه چې تا خود له موږ ته انك انت العليم الحكيم یقینا ته چې نصرت ته کوی او حکمت والای دیږي کې امام رازی لیکلی دی رحمه الله وای دا آیت دلیل په نفی د علم غیب د ملائکه باندې چې پرشته ګور عالم الغیب ندی قال علم قل لكم نو معلومه شو فضیلت د آدم علی السلام چې هغه جواب ورکړو پرشتو ورنکه خو کدل ته د اعتراض سوکو کې لکا چې ستاسو دو شاګردانی کنا او ته یو شاګرد تخته سبق وخی او هغه بل ته ونه کې بیا امتحان اخلي نو ښکار خبره ده چې چاته د هودلی هغه برته وي او چې چاته د نه هودلی به جواب نشي ورکولای نو دلته هوی کنه چې وعلم آدم الاسماء آدم علی السلام ته نمونه خود او پرشتو ته نه دی خودلی نو چې پرشتو ته نه دی خودلی نو خود بیا پرشتو جواب نشو ورکولای او آدم علی السلام به جواب ورکاو نو دې کې د پرشتو څه نقصان شو که پرشتو ته خودلی نه به جواب ورکړی سوال باندې پوه شوي الجواب دا تعلیم صرف د لفظونو نه ما مخ کې تاته ویل دا تعلیم تعلیم فطری دی ان فرشتو ته خودل چې تاسو چې کنا تاسو زما عبادت کوئ خو خوراک ته ضرورت نه لرئ زما عبادت کوي خو ښکار ته ضرورت نه لري دې دنیوي اشیاء ته ضرورت نه لري او آدم علی السلام خوراک ته هم ضرورت لري ښکار ته هم د دنیا اشیاء ته مو زما عبادت پکې نو دا ځکه چې د په فطرت کې خدا شیزونه وو ضرورت ورته وو او پرشتو ته نو نو خامخا اوس لکه مثال په تور باندې باران دی نو باران دی تر روان نه ته بلم دی اوس پرشته بنلم دی ستا به یخنی کیږي د پرشته به یخنی ناغه څه خبرې مې دینه چې یخنی شته که نشته اوس د غرمې ته راغې ته وګي خوراک ته ضرورت لري نو پرشته ته خدا ضرورت نشته چې هغه ما ډوډۍ نه خوړې زموږه اوس انسان چې سره د دې ضرورتونو د الله عبادت کوي نو دا بهتر شو بیا نو دا تعلیم تعلیم فطری دی دا نه کېږي چې صرف الفاظ په یاد کړل لکه سبقه فقال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض او الله عین دی ویلی ما تاسو ته یقینا زه خپویګم په پټو د اسمانونو د ځمکې او عالم او زه خپویګم ما تبدون دلته سوچ کوي باغې چې تاسو ښکارا کوي و ما کنتم تکتمون او باغې باندې چې تاسو چې تاسو پټول دلته باز خلک وای وای ما تبدون اخو اتجل ما فيها ما يفسد فيها شو و ما کنتم تکتمون کې دا چې د پرشتو دا عقیده و چې زمونږ نه بهتر خلک به الله نه پیدا کړي نو الله وی زستاسو په دې عقیده په دې مچ داړه کې پټه ساتلې و خو یې دې ته ضرورت نشته اصح دا چې دا خبره عامه ده اراغه خبره چې تاسو ښکارا کوي او هغه خبره چې تاسو پټوي الله وی په ټولو باندې خپويږم ښا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ دا وسغه درې نعمت شو اوس په دې کې تعظیم د آدم علی السلام ذکر کړي مقام ذکر کړي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کله چې موږ پرشتو ته سجده وکړي له آدم اول لفظي معنی کوم آدم علی السلام ته فسجدوا الا ابلیس پس هغه ټول سجده وکړه مګر ابلیس نه کړلا ابا انکار وکړ واستكبر او ځان غټو غاڼه وکانه من الکافرین شو دې د کافرانو نه سوال مدارک وي یا وکان او دې د پخوان د الله په علم کې من الکافرین د کافرانو نه اوس دلته مولانا سي و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فضیلت د آدم علی السلام ښکارا کړي پرشتو ته چې دا تاسو کې ډیر عزتمن دي ته سجده وکړي نو دا فرشتو کومه سجده الله ته مطالبه کړې و چې آدم علی السلام ته وکړي نو په دې خبره ځان پوه کړي سجده چې دا نو دا دوه قسمه ده یو دا سجده د عبادت او دویمه دا سجده د تعظیم سجده د عبادت دای چې ستا عقیده دا ده چې دا ته چاته سجده کې دا مالک د نفع او د نقصان دی ما فوق الاسباب او دا د دې لکومه چې د رضا شي او زما ضرورت پوره کی مال اجر راکی نو دا د سجده د عبادت دا سجده د عبادت چې دا دا حق صرف دی یو الله دی او دا الله نه سوا دا سجدا مخلوق ته کول حرام دی او ناروا دی کفر دی شرک دی خان صرف حرام نه دا کفر دی او سره شرک دی دا په تمام ادیانو کې د ادم علی السلام د دور نه راواله تر دی او د دینواله تر قیامت د ټول ادیانو کې دا څه شی دی حرام او شرک او کفر دی دا اچا جایز نه بغیر د الله نه دویمه سجده ده د تعظیم چې ته یو انسان هغه ته خدای نه وي الہ ورته نه وي لایق د عبادت ورته نه وي خو ته د هغه عزت کې تعظیم کې قدر کې او صرف د عزت لپاره هغه ته سجده وکړي نو دا کفر او شرک نه دی کفر او شرک نه دی خدا ګناي کبیره ده او حرام ده ځکه چې ته په عبادت نه کې دا تعظیم کې نو لہذا دا سجده زمون په شریعت کې حرام ده په ادیان سابقو کې مخکنو دینونو کې دا سجده چې ډېر جایز و د تعظیم سجده جایز و دا خو د ذهن کې نقشه کې نه و زبرست خبره کوم ان شاء الله اوس د ادم علی السلام دا سجده چې و دا د تعظیم و او کدا د عبادت و کدا سجده د عبادت شي عبادت سجده خو مخلوق ته روا ده نو دا سجده اصل کې وچا تا الله تا آدم علیہ الصلات والسلام چې ده د د په طرف باندې و بیا تر تاسو عبادت هم شي نو هغه خو الله تا کنه لکه مونږ چې سجده کوو چاته الله تا خو په طرف د څه شریکو د بیت الله باندې کو نو بیت الله ته مخ کولو کې د بیت الله تعظیم شو قبله ته مخ کې نو تعظیم د قبله دی خو سجده د قبله نه د سجده د چا د الله ده نیت کې الله دی نو بیا په معنا دا څه وږي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ خود دینم بهتره دا سجده د تعظیم وا څه شی وا سجده د تعظیم نو چې سجده د تعظیم شو نو معنا بدای سجده وکي آدم علی السلام ته اگر چې بعض علما لیکلي دا سجده نه وا لیس غرورا علی الزقن دا سر او زنه په تندیل پزمکه لګول نه بلکې دا انحناء وا ولی دلته ډیره خسته خبره مدارک کړی دا د نور تعویلات په ضرورت را نشي ولی اذ لو کان لله تعالی لم تنع عنه ابلیس کدا سجدا خالص الله توا نبیا خو شیطان د دین نه منې کېدا الله تبارک سجدا کوله کنه چې کله نبی علیہ السلام سلمان رضی الله عنه ته ویلا کله چې کله سلمان راغی اراده وکړه چې نبی علیہ السلام ته سجده وکړي ویلا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد الا لله د مخلوق د پاره مناسب نه لري چې بل مخلوق ته سجده وکړي مګر یو الله ته سجده کوي نو دا د تعظیم سجده زمنګ په دینونو کې څه شو منسوخ شو نو دا د تعظیم سجده وخا مخکلو دینونو کې جایز و او کدل ته تعویلونه شروع کی نو هغه ځای کې به د نبی اچل خطاینو چې ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا یوسف علی السلام خپل رونه او مور او پلار تخت ځان سره اوچت کړل زمون په دین او زمون په شریعت کې منسوخه شوې ده او دلیل څه ده قال معاذ قدمت الشام معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د شام ته تلم نو فرائتهم یسجدون لاساقفتهم ما وی ولیدل چې خپل مشرانو سردارانو ته سجدي کولې او علماءهم خپل مليانو ته سجدي کولې نو فانت یا رسول الله حق ان اسجد لك ته ډیر لایق چې زه تا ته سجده ولګوم نو نبی علیہ السلام لو كنت امرا بشرا ان يسجد لبشر لامرت المرأه ان تسجد لزوجها کما یو بنده ته حکم کوو چې بل بنده ته سجده وکړي نو ما به خزه ته حکم کړو چې خاون ته سجده وکړي قرطبی لیکلی دی قلت وهذا السجود المنهي عنه دا سجده چې د دین اوس معنا شوی دا قد اتخذه جهال المتصوفه عادتا په دې وخت کې د جاهلانو صوفیانو دا یو عادت ګرځولې دی فی سماعهم وعند دخولهم علی مشایخهم کله چې دوی دا دا څه قوالی اوري او یا کله د خپل مشایخ خواته دنه نشي خان و استغفارهم او یا کله دې استغفار کوي کنه ذکر کوي نو نو دې څه کوي فیور الواحد منهم نو لیدل شي او تن د دینه اذا اس اخذه الحال کله چې د دې په ذهن کې هغه حال په دې باندې راشي کنه بزعمه د د په خیال باندې چې دې په ما باندې مستچل شو وجد راغی نو یسجد للاقدام د زیو د خپلو غت پیرانو صاحبانو په د خپل کې چې کم دینو هغه ته سجدي لګي ویل جهله زکه چې دا جاهل دی په دې نه پیږي نه چې دا به جایزي کنه وای بیا وای چې سواء اکان للقبلة ام غیرها برابر خبره ده کدا پیر سه به قبله ته ناشتي او کده قبله نه بل طرف ته ناشتي په دې دواړو صورتونو کې کده ورتا سکه سجده لګی نو دا سجده حرام ده پوښوي کنه جهالت منه دا ولي لګي د جهالت د وجنه زل سعيهم وخاب عملهم قرطبي وي د دې دا کوشش کم نه نو خطا ده گمراه ده او د دې عمل چې کم نه نو تاواني ده صحیح شو دارنګ تفصیل معالم التنزیل لیکلی دي وَإِلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ په دې سجده کې د مخ کې خودل پزماکه باندې نه وو بلکې و انما کان انحناء دا څه شو صرف دا چې سرخ کا تکولو فلما جاء الاسلام ابطل ذلك کله چې اسلام راغی نو دا خبره سکړه دا باطل کړه دا چاچټ راولېږي بعضې زنانه چې د بهر نه راشي نو مشر زنانه ته صرف کته کوي د پاره د عزت نو دا څنګه دی ګناه ده کنه نو دغه دا وګوره دا خبره ښه وای و انما کان انحناء فلما جاء الاسلام ابطل ذلك دا سجده چې څنګه ناروا ده نو دا انحناء لکه د رکوع را کېدل دا په دې کې راځي نو دا ناروا دي څنګه چې سجده ده الله حق دې رکوع ده چا حق هغه هم دی الله حق دی بل چا ته بسر نه ټیټه لکه دا باز خلک چې دی کنه دا غټ خلک دی چې راشي نو د خپل مل جنډې ته سرخ کته خپل کټیک دا خو سرخ کته کول ورته نشتا یا چې دی نو یو غټ افسر خواله ورشي نو هغه ته سرخ کته کی یا د پیر سه خواله ورشي نو هغه ته سرخ کته کی دا بالکل نارای ناجایز دی او ناروا دی تفسیر احکام القرآن د امام جساس لیکلی دی الا ان سجود لغیر الله تعالی لا وجه التکرمت والتحیت منسوخ سجده د الله نه بغیر د بل چا د پاره د عزت په خیال او د تحیه او د سلام په خیال دا منسوخ ده بما روت عائشة وجابر بن عبد الله وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لبشر ان يسجد لبشر د دیو جن چې حضرت انس حضرت عائشہ عبد الله ابن جعفر جابر ابن عبد الله رضی الله عنه دینا کلکړه د دې نبی علیہ السلام نه چې هغه وینه دی مناسب د بندر پاره چې خپل بندر پاره سجده وکي یا د بادشاہ مخې ته ولګي د اوس مکه خپل ول باز خلک وای کنه وی رجی هغه درشل خپل کړي و او زمکه خپل کړي دا کنه نو دا کې جایز دي سر چې د چا مخې ته ودرېږي اوس مکه خپل وای دا سړی په دې کافر نه دی خو یا اسم له ارتکاب الکبیره په دې ګناګار دی ځکه چې د ګنای کبیره وکړه وهو المختار دا غره خبره ده قال الفقيه ابو جعفر وان سجد للسلطان بنيه العباده که یو سړی بادشاہ ته د عبادت په نیت سجده وکړه او لم تحضره النيه یا نیت بیا ته په ذهن کې و نو سجده او ته وکړه کفاره بیا دا سړی سره کافر دې ځکه چې نیت د تعظیم نه هو بیا هو دا یو سجده چې د عبادت بیا حکم پر دی صحیح شو بیا رسول کی وفي الجامع تقبيل الارض بين يد العظيم حرام زمکه د لوی سړی مخ کې ودرېدل او زمکه خپلول دا حرام دي وان الفاعل والرازي اسمان سوکی چې کوي او سوک په خوشاله دوړ سری ګناګار دي دا بل خبرم واوره دا چټېدو هغه ته خو زنانه یادې خو الانحناء للسلطان او لغیره مکروهنا ټټېدل بادشاہ ته لکه غټ بادشاہ مخې لور شي افسر خو لور شي یا د بل چا مخې لور شي او هغه ته سر ټټې نو مکروه هندا شي دي مکروه دی او د فقې کتاب کې چې مکروه راشي نو مراد ته نه صحیح حرام لانه فعل المجوس زکه چې دا څه شه ده د مجوس فعل ده دغه شان بیا شامیش په غم جیل 303 اتیا کې لیکلی نو دا سجده د تعظیم وا دا په ادیان سابقو کې جایز وا زمون په دین کې سنا دا ناجایز ده او یا که بس آسان وي نو دسل ویلې شي چې اس جدول ادمه سجده په طرف د ادم علی السلام کوي سجده الله تعالی خدا مې د تدیل ویل چې کدا شي چې آدم علی السلام تنشین سو ګنا پکې نشته ځکه مخکې جایز او اس منسوخ د زمون کامل شریعت دی هغه لګي لګي لارې چې وي هغه د شریعت باندې کړی ټیک شو مسله وایز قلنا للملائکه تسجدوا لآدم کله چې وې موږ پرشتو ته سجدا وکړې په طرف د آدم علی السلام فسجدوا الا ابلیس بس دې ټول سجده وکړه مګر ابلیس نه کړلا اوس دلته اشکال دی نو نه دی کوله کنه شیطان خو بده کې نه دی الله هو ویس قلنا للملائکه کله چې موږ پرشتو ته ویلا نو پرشتو خو سجده وکړه نو شیطان ولی ګناګار دی شیطان خو پرشتہ نه نو اصل کې دا خو ډیره وګړه مسله ده او بیا په تفاسیرو کې وګړه لیکل ده چې دا فرشته ده دا شیطان نه کم نه وړي نه ده کم جنس نه ده هغه بیا ځان تفسیرونه کې ګوري او قران وی کان من الجن دا د جن د ډلې نه ده ښا نو چې د جن د ډلې نه شو نو دې خو مامور په سجده نه دی نو دې ګناګار ولې دې ځکه وایي خپل نالل ملائکه تسجدو دې نو الجواب دې مامور دې په سجده او قران عظیم خدل ته ملائک ذکر کړل سورته اعراف کې باقاعده د شیطان سره خطاب کړي دی راوړل او سورته اعراف 12 نمبر آیات نو دی ورته دا عذر نه وایي چې الله ما ته خو دې نه دي ویلي او تا خو صرف پرشتو ته ویلي دي دی څه وایي قال انا خیر من شیطان ته وایي زه غوره یم د ده نه ولې خلقتني من نار وخلقته من طین پیدا کړی دی تا ما لره د اور نه پیدا کړی دی تا د لره د خټې نه نو دغه وخت کې دا شیطان چې ونو د پرشتو سره وو ښه بعض خلک دا لیکي د مجالس الابرار او ابرار والا هم لیکلي وې دا شیطان چې ونر پرشتو افسر وخا دیر کې غټ سړی تھا او دې استاد د پرشتو معلم للملائکه دا د پرشتو استاد او دون کال عبادتونه کړو نو دا نور خبره خو ځا چر څنګه دي نو ډیر خلک چې د خوشحالي خبرې ووري نو زمکه خپل کې د شکرې په تور دا څنګه دي بالکل غلط دي زمکه خپل ووري د څه ثواب دی چې د زمکه خپل ها د شکر سجده چې دا نو دا لا یو خبره شته چې د شکر سجده یو سړی الله ته ولګي نو دا بالکل کولګي نو حرام نه ده البته د مانځنه پس مونږ یو چې ملګا وکنه او نور که سجده شکر یې جایز خو صرف زمکه خپل ول دا غلط صحیح شو مثلا خجی خبره مې دا کوله چې شیطان دا د پرشتو استاد وو کنه نو دا خبره بالکل غلطه ده په دې ځان پوه کړئ پرشتي چې دي نو هغه لکه د طالبانو د سره استادي شاګردي پای کې نشته چې دا په مدرسې لذي او استاد وو ته سبق خي او غینه به یادې او بیا بیا هغه چې دینو په عمل کوي اې کې جاهل پرشته نشته به تعلیم پرشته نشته او د پرشتو تعلیم دا فطری دی نو شیطان څنګه د پرشتو استاد شو چې ته سبق خو ده صحیح شو نو دا خبره غلطه ده د پرشتو استاد ته ضرورت نه او بیا د سپلیت استاد ول الله استاد ساته دا خبره صحیح نه ده او البته د پرشتو سره د په دغه وخت کې وو خا عبادت په دم د الله کو کې دی شي ولکه تکبر د وجه نه دغه منصب نه خراب شو راو ورځي فسجدوا الا ابلیس فساری ټول سجده وکړه مگر ابلیس نه کړه ابلیس د پلس نه د پلس وی نه امیدې ته دیم د الله د رحمت نه امیدو د دس خپل نوم چې دین وی عزازیل لخوا ابا انکار او کو واستكبر او ځان غټو غنا چې خزب او سجده کوم او تکبر پکې راغی او تکبر د انسان دماغ بیا خراب کی دی اوس په دې نه کوی د نوې زده ور نه پیدا مو دې د خټینه نه زده نه غوړې ما حالان کې خټه سوچند باندې د ور نه سره هغه غوړه د خو چې ته کې تکبر نه سبا کې اوس شیطان خو سجده و نکړه خو ګوره په دې ځان پوه کا شیطان غرق شو خدا آدم علی السلام په مقام او مرتبه کې اس کمیرانه غه تکبر چې چا کړی دی هغه الله ذلیل کړی دی ته پروا مکو ستا عزت به الله نور سیوا کوي دا غ جنتو چې د متقیانو سره وعده شوی و او وی معتزله وی چې دا بستان فی الیمن دا په یمن کې یو باغ دا د باغ والا خبره د معتزله او دا او د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې دا جنت الخلد نو که بیا څوک دا اعتراض وکړي چې جنت الخلد نه خو بیا را وتل نشته نو دا ته بیا څنګه راوته یا په جنت الخلد کې خو تکلیف نشته کنه نو د ته څنګه وی چې دا ونه باندې خورای نو دا د چا د پار راوتل نشته چې الله یې دننه کې علاوه چې الخلود چې دا میشه د پاره وردننه کې نو بیا به تیرا وتل نه او چې علاوه چې الخلود نه نو بیا څه خبره نشته ټیک شو بیا راوته شي نبی علیہ السلام د جنتونو د جهنمونو تماشې کړو نو بیا تیرا ونه نو دا خدا څه نه دی ګینه چې بس وردن نشو نو بیا به ته نشي راوته صحیح ده وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه وې مونږه آدم علی السلام اوسې غتو بیبستا الجنت په جنت کې وکولا خورې دواړه من هاده دې جنت نارغه دن پراخه ځکه د دې ونې اثر داو چې دا به خړان بیا ته په جنت کې نشوي پاتې کېده فازلهما الشیطان پس او خو یو دیلره شیطان عن هذا د جنتنا د وجه د خړلو د دیوانی نن فاخرجهما پس را وېستل دي دواړو لره شیطان مما د هغه سنا کان فيه چې و دې دواړه پاره کې نسبت د خروج شیطان ته ځکه کې چې د د وسوسې د وجه نه راوته فازلهما الشیطان شیطان دې په وسوسه باندې دوګه کړو وسوسه وکړه سورته اعراف سلام آیات کې شابه نه سورته اعراف آیت نمبر 20 شلم سپاره دا اتم ګوره وای تاسو ته چې الله وی چې داونه مخورې نو تاسو ته پته ده بیا د پرشتي جوړیږي کنه او یا به مشه وقاسمهما قسم او خور دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین یقینا زستاسو دواړو د پاره خامخا اند خیر خواهانونه فدلهما بغرور پس را کوزه کړل دې دواړو لپاره په دوکي باندې نو ګوره وای ادم علی السلام په دې باندې دوکا کړ چې هغه ویل چې د الله په نوم بسو په درو قسم نه وي او دې ظالم ته په درو وګوره د الله په نوم قسم وخوړ چې زستا سورې خیر خوایم دا ونه وخوري نو دا یو دوکا ولا ور کړی وخا اوس دا خبره چې شیطان څنګه آدم علی السلام ته وسوسه واچوله دې ته لږ سوچ وکړي ځکه چې آدم علی السلام خو په جنت کې پاتې شو او شیطان د جنت نه راووته چې کله سجده ورکړه هو ته رسو را روان نو چې شیطان د جنت نه ووته او آدم علی السلام په جنت کې پاتې شو نو بیا وته وسوسه څنګه واچلا نو بعض خلک دلته درو کسی جوړي وې دا مار چې دی کنه دا شیطان دا د مار په خله کې کېناستو جنت ته لاړ هغه یو خزه خاوند ته ویل کنه وې مال د پوزل په ځوان راوړ جنت کې راوړ کنه ناغوی زده نه پوزا کټ کوم او ته چې مال نه تکي راوړه نو زه ما چې جنت ته مار نشي تلنو شیطان پکې څنګه لاړ چې دا غي په خپل کې کیناس ولې جنت خود نعمت زیاده نو مار پکې څنګه دا خبره خو بالکل غلطه ده چې د مار په خله کې لار اول دا مار او دا شیطان په پرشتونه لید چوکیداری هغه څه بدل چوکیداری وسی دا خو غلطه ده نو اصل خبره دا ده چې دا شیطان کله د جنت نه راووت نو دا به بار د جنت نه غیر چا پیره تاویدر تاویدر خو باو جنتو دی به باو آدم علی السلام په چکر لګرځید نو دی بار نه وته دی وای چې هغه تاونه دا غوړه نو یو خدا کې دی شي او د دینم اسانه دا ده چې کله د ته الله وی وزا نو ته پوه شو چې زه خو وزا ما او دا ونه کده یو خوري بیا په کې مشن شي پاتې کېږي نو په دې تلو تلو کې وته دا خبره وکړه چې زه خو د نظم خو سبب تا ته وی چې وزا نو د څه وکړه چې دا ونه وخوره نو بس دې کې باندې شي یا مدنه فرشته جوړ شي نو قسم ورته په یو بلګي او راوګرځي نو خلک هغه ته نه وایي چې مړه دا وګورئ دا خیال نه کوو خلک به د مړه خیر دی بس شکر دی چې الله بچ کړي نو آدم علی السلام دغه شان به اختیار او خیال نه و دا ونی وخوړه فاخرجهما مما كان فيه پس راويستل دې دوال لره داغه نه چې ودې دواله پاغه کې اوس مولانا صاحب دلته یو خبره ده هغه دا ده چې آدم علی السلام داوود نو دا خو ګنا نه و ټیک شو دا نه دا خورلې په ازلهم شیطان شیطان دوکا کړ چې فاخرجه ما من مکان نو په دې خبره ځان پوه کړ ګناګار نشو چې پنسیه ولم نجد له عزما سورۃ طه کې بیا راځي آدم علی السلام نه خبره یې راشوي و ولم نجد له عزما او مونږه الله وی داغه د پاره قصد ګنا نو مونږ په قصد نه راغړل چې کله یو سړی په قصد نه خوري ګناګار نه شي وګوره اثر د دیونه داو چې داونه کده په قصدن خوړله او که په یره بیا په جنت کې پاتې کېدې نه شوي لکه مثال به څنګه په خارج کې اوس یو سړی دی او د زهر بوتل دی هغه ونه پیژاند هغه ویګني کدا به د طبي یا د سیدی یا د توهی کنه یا د بل څه د پاره ادا غریب نا جوړو او سره ته کلاو کو یو دو سره ته وس نو شي څه شو زهر په جندل نه ده په دې سره دې ګناګار دي نه ده دا پر وځي اوس په زهر کې دا نشته هغه خو باغ خپل کار کوي وجل کته په قصص کې او کته په یې راوس خو کته په قصص کې نو ګناګار هم وړک شوی او کته په یې را باندې اوسل نو ته ګناګار نشوي او مرګ نو آدم علیہ السلام که په قصد داونه خوړلې هم به د جنت نه وته خو ګناګار وو خو که په یې را باندې و خوړه نو د جنت نه وته خو ګناګار نشو ټیک شولا مثلا دا آدم علیہ السلام داونه خوړلې و په خطا په نسیان په نسی ولم نجد له عظما سوره طه کې بیا راځي اغه نه یو ير کړیو او نو مندل موږ داغه د پاره قصد ګنا الک اهبتو صيغه د جمع راوړه اول ته خزه خاون دو کسان دي اهبتای ولې ونوي نو یو خبره خدا ده چې ما فوق الواحد چې ده کله کله پاغي باندې اطلاق د جمع کی دویم دا جمع راوړه به اعتبار الاولاد چې تاسو له الله بچیم درکې هغه کته دنیا کې ژوند تیرې دا اوس څلورم نعمت چې تاسو لیکنه لغزش شوونه او غوړه کنه نو دا غي مهرباني مې پیو کړه فتلقى آدم پس ذکر آدم علیہ السلام من ربه د خپل ربنا ذکر نه واغستل ذکر واغستل اخذ وتعلم واغستل یا ذکر آدم علیہ السلام د خپل ربنا کلمات یو سو کلمې فتاب علیه پس میرا بانی وکړه الله پاغ باندې الک فتاب علیه پکار دې ک علیهما پکار دې علیهما پکارونه خدوانو خړلې و او دا ونه اصل کې دی بیبي ورته ویلو چې دا وخرا هغه حدیث کې چې راځي کنه که هوا نه و نو یو خزر هم خپل خاون سره خیانت نه وکړي او که بنی اسرائیل نه وي نو دا غوخه باندې خرابې ده دی به کوئی نه کوله ابتدا کې بل کسن چې پیاز ټماټر لوګان دا نه خرابې کنا غوخه بم چې په میاشتو پاتو پرتا ول کوئی کوئی به نه کو نو بنی اسرائیل او بدا مړزان جمع کول چې کله هغه باندې میدان تیه کې هغه حالات راغلي نو تیار خوراک براتنو ازدخار منو دې ته ویل شي چې بس د وخت سره بدل راځي او جمع کول به نه کوي نو دې یارانو به داسې کار وکړي سبا څه پته لګي چې بیا رانه شي چرته نو چې موږ ځان له جمعواري کړي نو دې به جمعواري کول نو هغه به تسخا کېدل نو دا وخت تسخا کېدل دا غي نه شروع شو او دا زنانه چې و وی آدم علی السلام ته د حوا رضی الله عنها ویلو چې دا به وګورې سړی به په غم مزي کو ټول عمر په جنت کې ناس کړي انو بس هغه مجبور کړو دا ونه خوړلې و کدا نه و نو زنانه به خاون سره خیانت وې نه وکړي نو دلته خو علیه ولی وی علیهما پکار دی نو اصل کې خبره دا ده چې آدم علی السلام ته اول کې ویلو اسكن انت وزوجك الجنه کنا نو هغه ځکه انت دلته چې دنو علیه زکه وای چې زنانه ده او زنانه چې کم ده نو د دې حرمت او د دې پرده هغه ډیره ماموره ده نو دی وجنه الله پاک خطاب د آدم علی السلام سره کوي او د دې سره خطاب ونکړي په عصيان کې معصى آدم ربه فغوا اتم آدم یوازې ذکر کې ذکر زنانه کار د پردې دی غیر ذکر نکړه دوی مدا چې خزه چې صحیح خزه کنا نو دا د خاون تابع بس چې خاون جنت کې نو دام جنت کې وا چې خاون د جنت نه وته نو دام وته نو چې خاون تعالی ما پی کول نو دې ته مسره وکړه خزه په غالب حالاتو کې د خاون تابع نو بزکه خطاب یوازې آدم سره دی خو مراد ته نه دواړه دی لکه دا شان تابع چې کمی کنه نو خطاب د صرف د هغه مطبوع سره کیږي تابع سره نه کیږي لکه د موسی علیه السلام سره خپل غلامو و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا په ټوله قصه کې اوسره غلام ذکر دی خو چې کله بیا خضر علی السلام سره ملاو شوی دی نو د غلام ذکر پکې بیا نه راځي خان الته وتوی قال الم اقل لك ان لكما ولنا ځکه چې بس دایو موسی علی السلام چې دغه جواب کوو خادم ورته خادم چې دې په غلو هغه هم غلو چې دې روان هغه هم روان چې دې بناس ته هم ناس ته داغه په کې روزي کړ ناراضي دغه شان دام چې دنو تابع و د ادم علی السلام نو دکوي فتاب علیه خان فتاب علیه مهرباني وکړه الله پاک باندې الله اکبر فتلقى آدم من ربه کلمات پس دکړه آدم علی السلام د خپل رب نه یو څو کلمې فتاب علیه پس مهرباني وکړه الله پاغه باندې انه هو التواب الرحیم یقینا د الله چې دې هم دې توبه قبل ان کې الرحیم رحم کوونکې مولانا صاحب دلته یو خبره ذهن کې کې نه وای هغه دا دا چې دا کمی کلمې وی چې آدم علی السلام د خپل رب نه یادې کړې وی دلته کې یو صحیح خبره کو او بل چې کوم خلکو د ځانه جوړ کړي د داغي رد کو ابن عباس رضی الله عنهما او حسن بصری ابن جبیر امام زحاق امام مجاهد دا ټول علما وایي چې هغه کلمات د سورته اعراف دي هغه قران ذکر کړی دی ښا سورۃ الاعراف د 20 آیت راوړوي دلته دا واقعا مختصر د اعراف کې تفصیلا نه بس دا د قران آیت دی نو دې کې هیڅ چا اختلاف نشته کنه دا غ دعا وا چې دې خزي خاون ویلې ده دغه خبره چا کړې ده دا تفسیری مدارکم لیکل ده تفسیر قرطبی لیکل ده تفسیر ابن کثیر لیکل ده تفسیر فتح الرحمن د شاه ولی الله سیم لیکل دا تفسیر بیان القرآن د مولانا اشرف علی تنویر رحمت الله علیه لیکل دا تفسیر معارف القرآن د مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه لیکل دا او تفسیر عثماني د مولانا شفیع رحمت عثماني رحمت الله علیه هغه دا خبر لیکل دا چې دغه کلمات داو بس دا خو صحیح شو قران نه ثابت شو اوس باز خلک وای چې نه آدم علی السلام چې کله داونه اوخوا نو ای آدم علی السلام پریشانو الله ورته د جنت نه وځه نو هغه چې کله بر او قتل د عرش په دې برجو یا په دې خولي کله شلو لا اله الا الله محمد رسول الله و ادم علی السلام سوال کده الله نه چې اللهم انی اسالک بحق محمد یا الله زستان سوال کوم په حق د محمد صلی الله علیه وسلم باندې داغه په وسیله او داغه په حق چې الله تما ته بخنه وکا نو الله پاک ته د هغه په وجه باندې سو کړلا بخنه وکړلا او داغه په وسیله باندې چې دنو الله پاک دې معاف کړ ټیک شو نو چې کله دا خبره وکي نو بیا وګوره کنه دی وسیله نه مني او د دینه وسیله ثابت شوه د نبی علیہ السلام په باره کې داغه په ذات وسیله حضرت آدم علیہ السلام نیولې او الله او تما پکړه دا الله دا ما سره کتاب د مجموعه فتاوا د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه اول جلد صفحه دا فعلمت انك لم تزف الى اسمك الا احب الاحب الخلق اليك قال صدقت يا ادم لولا محمد ما خلقتك و ادم علیہ السلام نه چې کله خدای وشو نو یا الله د تا نه سوال کوم په حق د محمد صلی الله علیه وسلم چې خامخا ما تبخنو کا الله او توی ته څنګه هغه پیژنې و یا الله کله چې تا زه پیدا کړم او زما په بدن کې د روح واچو نو کله چې ما سترګې اوچتې کړې نو ما د عرش په دې خپو باندې ولیدل ان داغه په برجو باندې لیکل شی لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه په دې پوه شوم چې ته نه یو ځکه د خپل نوم سره مګر دا غي چانم چې کم تا ته ډیر محبوبي نو یا ما زکه دا په وسیله سوال وکړ نو الله ورته وی چې صدقت یا آدم اے آدم علی السلام ته رښتیا ویلې دي ولولا محمدن ما خل ولولا محمدن ما خلقتک که محمد نه وینو ما بته نه پیدا کړې صلی الله علیه وسلم خا نو دیر لګیدل دی امام ابن تیمیه سے او په دې ډیر کلام کړی دی صحیح ده دیو قلت وروايه الحاکم لهذا الحديث مما انكر عليه فانه في نفسه فانه نفسه قد قال في كتاب المدخل الى معرفه الصحيح من السقيم عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم روان ابيه احاديث موضوعه لا تخفى على من تاملها من اهل الصنعه ان الحمل فيها عليه و امام حاکم کدی حدیث له تصحیح کړي دا په پاغه په خپل راغلی ولی چې دا غبل کتاب دی پاغه کې وای کتاب المدخل کې چې عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم چې د خپل پلار نه موضوعي روایت نقل کړي نو په دې کې خو چې سوچو کې نو پاګه باندې په خپل رد دی او بیا وی قلت عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف باتفاقهم یغلط کثیرا په دې کې راوی دی عبد الرحمن بن زید بن اسلم په اتفاق د عالمانو دی ضعیف دی د خو دومره غلطي کوي چې د حد نه سیوا ضعفه احمد بن حنبل و ابو زرع و ابو حاتم و النسائی و دار قطنی و غیرهم دته خو مړه ټول محدثین ضعیف وای امام احمد امام ابو زرعه امام ابو حاتم امام نسائی امام دار قطنی دا ټول دته ضعیف وای وقال ابو حاتم ابن حبان کان یقلب الاخبار وهو لا يعلم دا عبد الرحمن چې وکنه دبا اخبار اخبار اړه ول راړه ول د تو پته نه لګي دا حتا کثر ذلک من روایته من رفع المراسيل واسناد الموقوف فاستحق التر تر دې پوري چې د په روایتو کې دا خبرې ډېرې شوې چې مرسل به مرفوع کو او مسند به چې کم دنو هغه موقوف کو نو دې د ترک مستحق شو او بیا رستو دې لیکي په حاکم هم دلته ښه کلام کړی دی خروج دلی کې اخر کې بیا ځکه چې بیا به وخت ډیر لګي ومثل هذا لا يجوز ان تبنى عليه الشريعه ولا يحتج به في الدين دا سي ضعيف روایت چي دي جائز نه دي چې په دې شریعت جوړ شي او بنا شي او نه جایز دي چې په دې باندې په دین کې دلیل ونیول شي به اتفاق المسلمین په اتفاق د مسلمانانو باندې فإن هذا من جنس الاسرائیلیات ونحوها زکدا د اسرائیلیات د جنس نه قصې دی او داغه په شان دی التي لا تعلم صحتها الا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نو لہذا دا اسرائیلیات دی او دې له اعتبار نشته شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې کلام کړی دی دارنګي صيانه الانسان عن وسوسه الشيخ الدخلان اغلی کی روان عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم خبرا باطلا باطل خبر ده مړه ده فيه لولا محمد ما خلقتك رواه البيهقي في دلائل النبوة وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفه دا امام به حقی په دلائل النبوت کې نقل کړي په مجموع الزوائد کې ویلي دي چې دا امام طبراني په اوسط او صغیر کې نقل کړي دي وای په دې کې دا سراویان دي چې زه نه پیژنم السالم المنکی فی رد علی السبکی اغلی کی و انی لاتعجب منه کیف قلد الحاکم سبکی باندې رد کړي زده دنه تعجب کوم چې د څنګه د حاکم تقلید کړي دی فيما صححه باغی کې چې هغه کوم حدیث ته صحیح ویلي دي د حدیث د عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم الذي رواه في التوسل هغه چې د توسل په باب کې هغه نقل کړي دی او بیا لیکي غیر صحیح ولا ثابت بل هو حدیث ضعیف الاسناد جدا دا د سه حدیث ته چې صحیح نه دی او نه چې دنه ثابت دی د رسول الله نه بلکې دا د ډیر ضعیف سند والا دی خان وقد حکم بعض الائمه بالوضع بعض محدثین او امامانو د حدیث په دې د موضوعي حکم لګولې منګړت چې وته وایي علامه ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه ما سره چې کومه البدایه ده هغه اول جلد صفحه بهار سے بهان میں کی لکھی قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ومن هذا الوجه وهو ضعيف دا یوازې عبد الرحمن بن زيد بن اسلم نقل کړي او هغه ضعیف دی شیخ القران رحمت الله علیه په البصائر کې 341 کې ښه پرېشن د دې کړه څه کلامي په کړه دي دارنګا تهذیب التهذیب سلورم جلد 305 نمبر صفحه باندې په دې راوی ډیر کلام کړی دی الکامل فی ضعفاء الرجال سلورم پنځم جلد 441 صفحه کې میزان الاعتدال سلورم جل 282 صفحه کې دارنګ سلورم جل 199 صفحه کې د عبدالرحمن ابن زید بن اسلم باندې کلام کړی چې په اتفاق د محدثینو دوی ضعیف دا روایت خو ضعیف دی مړه بعضی پکې لا دا کوشش کوي وی حدیث خو ضعیف دی خو معنی صحیح ده وقال قال السغانی انه موضوع امام سغانی وی چې دا موضوعي روایت ده ثم قال واقول لكن معناه لكنه معناه صحيح سغانی وی کنا چې زویم چې معنی صحیح ده وی لم يكن حدیثا اگر که حدیث صحیح نه ده نو دې سوې وی نقول بل هو باطل لفظا ومعنى دا حدیث لفظا باطل او معنی باطل دا دنیا الله د انسانانو د پاره پیدا کړی و انسان الله د عبادت د پاره پیدا کړی ولم یثبت حدیث عن النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نه داسې حدیث ثابت نه دی یدل علی ان الخلق خلقوا من اجله چې هغه په دې دلالت کوي چې دا مخلوق د پیغمبر علیہ السلام د وجه پیدا دی لکه دا خلک وی کنه که پیدا کړو که صورت د محمد نه وی پیدا نو پیدا کړي په خدای نه ودا دنیا دا دا حدیث دی په دې شعر کې وی کنه نو او دا ټول خلک وي ستا په مخ پیدا دي نو دا چې یو حدیث کې نه راغلی چې دا خلک د پیغمبر علی السلام په مخ پیدا دي یا دا هغه د وجنه بلکې قران خدا وی چې عبادت لپاره پیدا دي رالیږي وحی د دې په مینس کې صد پاره پیدا کړی له تعلمو دې د پاره چې تاسو پوه شئ ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله پاش قادر دی وان الله قد حات بكل شیء علما او الله هر شی په علم کې راګر کړی دی خو وخت لګ دې زه پوره تفصیل نشم کولای دی کتاب کې په 465 او 309 پته او 300 شپږ او یا صفحه کې په دې روایت کلام کړی دی چې دا بالکل موضوعي او منګړت دی نورو را د کلمات دا نه دي نو د دې نه بیا ته وسیله څه ثابت کې چې حدیث دې ضعیف شنو بیا باندې استدلال خو باندې خود ضعیف دی ښا وسیله د الله نمونه دی وسیله اعمال صالحه دی په کې شک نشته او دا روایت چې کم خلک پیش کینو دا تا د دې حال وکړه دغه کلمات چې کوم قران ذکر کړی دی هغه دقه دي فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه پس ذکر آدم علیہ السلام د خپل رب نه څخه کلمې نو مهرباني وکړه الله تعالی پاغه باندې فتاب عليه انه هو التواب الرحیم یقینا الله چې دې هم دې توبه قبل اون کې او رحم کوون کې قل نهبتو منها جميعا وی منګه کوشه د جنت نه ټوله به اعتبار الاولاد صيغه د جمع شو فإما يأتينكم مني هدى پس کچیر راشی تاسو ته زما د طرف نه هدایت هدایت نه مراد پیغمبران او آسماني کتابونه نو سوال راځي فإما په اصل کې څنګه دی إما فإن ما نو ان خود پاره د شک راځي کنه د الله د طرف نه خو کتابونه راتلل پیغمبران راتل یقینیو نو دا د شک خبره ولې وکړه نو یو دا یقیني دی خو الله د خپل فضل د وجه نه په ځان لازم کړی د چا زور خو پینشته کنه نو ځکه اینوې دویم الله بادشاہ دی او بادشاہ په دغه الفاظو کلام کوي د چا حق په ځان نه لازم کوي چې خامخا به کوم لازم کچر راغی تاسو ته زماره طرف نه هدایت هدایت پیغمبران کتابونه فمن تبع هدايا پسا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوف پس نه به هیڅ یار علیهم پاغي ولا هم يحزنون ان باغي غم جنشي خوف دراتل کی حالت حزن په تیر شوی حالت پسې والذین اوس دغه کې بشارت او اوس دې کې تخویف والذین کسان کفرو چې کفر کړي وکذبوا بیااتنا او نسبت دروغ کړي دې زمونږ آیاتونو ته اولائک اصحاب النار دا کسان خاوندان دور دي هم فیها خالدون دی وی په دې اور کې همیشه پدې کې خطاب خاص دی پس د خطاب عام مخکې خطاب یا یوحناس اوس خطاب کوي یا بنی اسرائیل پنځپیر شیخ صاحب مدذل له العالی ای په دا خبره کوله او خيار سړی چې یو عام خبرو کی خو چې کله عام خلک نه مني نو بیا خاص خلکو ته خبره کوي چې عام نه مني نو تاسو ټول منئ کنه نو اول عام خطاب یا ایه الناس نو اوس د عام خطاب نه پس وی که عام خلق د الله عبادت نه کوي نو بنی اسرائیل تاسو هو کوي کنه پتا سو په الله ډیر انعامات کړی دي نو تاسو نه کوي دا بنی اسرائیل په خطاب سره خاص کړ دا ولي دا ځکه چې دا په مدینه کې ډیرو دا بنی اسرائیل او دویم دی کې عالمانو کوی خلکو نو چې د ایمان راوړې وي نو ډیر خلک به د دې په وجه باندې سوي هغه سم شوی وي بل د دې نیکه اسرائیل یعقوب علی السلام نوم دی کنه هغه خسړې تیر شوی پیغمبرو نو تاسو نیکه خو پیغمبر تیر شوی دی او تاسو شرک کوئ کفر کوئ نو تاسو دا خپل پلار نیکه په دین باندې نه چلےږي ځکه ویا بنی اسرائیل او یا ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه په ډیره خسته خبره کوله مخکې سره ولګوا یا یوحنا سو بدو ربکم اے خلق درب عبادت کوي یو غن رب تاسو خان اوس وی چې یا بنی اسرائیل نو معنا څه ده یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام زامنو اسرائیل اسرا په عبرانی ژبه کې څه ته وایي عبد تا او ایل ویل کیږي الله تا نو یا بنی عبد الله ان اباکم کان عبد الله فلم تعبدون غیر الله اے د هغه کسانو اولاد چې تاسو پلار خدای الله بندو اسرا عبد ته وی ایل الله ته وی ستاسو بابا یعقوب علی السلام خو د الله بندو د الله عبادت کو نو فلم تعبدون غیر الله تاسو ولې د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوئ او عبدو ربکم د یو رب عبادت کوي کنه چې الذي خلقکم دعوی سره ولګي دی خطاب کې دیتا خطاب خاص وي پس د خطاب عام په دې کې درې پلیتې ذکر کړي د مشرانو د يهودو یو پلیتی د هغه و تحریف دویمه پلیتی د هغه و کتمان حق او دریمه پلیتی د هغه و ترک عمل دا غي په مقابله کې درې خصيفتونه د مؤمنانو یو صبر دویم صلات دریم ایمان بالاخره دا درې نقصانات يهودو ته وي چې ځان نه وباسي او د دې درې احکاماتو ترغیب ورکړي چې ځان کې سو کوي صبر پیدا کوي او دارنګې په ځان کې اعمال صالحه پیدا کړي او په ځان کې سو کوي مونږ لکه کوي او د آخرت ایمان په ځان کې پیدا کړي بیا په آخر کې ترغیب او تخویب به د خطاب خان یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اسراء په عبرانی ژبه کې عبد توي ال الله توي یا بنی عبد الله دا د یعقوب علیہ السلام نوم اسرائیل او دا يهود چې نو دا دا سو اولاد یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اوس ګورو یاد کئ یاد کئ د ذکر نه مراد شکریا ادا کول دي اره زما شکریا ادا کئ نعمتي التي د نعمتونو زماغي انعمت علیکم چې کړي دي ما د نعمتونو پتا سو باندې واوفو بعهدی پوروالیو کې زما په وعده باندې اوف بعهدکم زب پوروالیو کوم تاسو په وعده تاسو زما وعده پورا کړئ نو زب تاسو وعده پورا کوم و ایای فرحبون خاص زمانہ ویریږي هغه کوم وعده وی چې الله د بنی اسرائیل نه غسته وی او دا الله سره د دې کوم وعده و چې الله به ولاغه پورا کړي هغه وادي د بنی اسرائیل دی صورت کې لګو ګورئ آیت نمبر 63 کې وګورئ درش په تک دی بقره کې دا وادي الله یې مال پوره کوي ونی سه یعنی عملو کوي پاګه چې درکړي دې منګه تاسو ته په قوت په مضبوطیا وذکرو ما فیه یاد کړئ هغه چې دې په دې کې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د ګنا نه نو الله ته وعده غسته و چې د تورات احکامات څخه کوي خط لکم نه په دې عمل وکړي یو خدا لغونه رستلار شي درې اتیا کې وګورئ والمساکین او د مسکینانو سره وقولو للناس حسنا او اي خلقو ته خسته خبره واقیموا الصلاة پابندی کوي د منځونو واتو الزکات ورکوي زکات دا ټول وعده دي بل ایت کې وګورئ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کله چې غسته موږ تاسو نه وعده چې یو بل ویني بنو توي وای فبئس ما یشترون پس ډېر بد دی چې د اخلي رشوتونه به غستل او غلطي فیصله به کولې صحیح شو نو ګوره دا وادي وی الله د دین اغستې وی او دا شان ته ګوره نو سورۃ المائده وګوره آیت 12 په دې کې بدا دوه وادي د لراشي چې د دین کم وعده او د الله کم وعده و دا دوه په ګوره سورۃ المائده 12 آیات شپږم سپاره کچر تتا سپا باندې وکړه د منځونو دا به پورا کوي دوی مو آتے تم زکات ورم ک زکات ترم و آمنتم برسولی او ایمان امراله زما په پیغمبرانو سلورم وعزرتموهم عزتم ک زما د پیغمبرانو پنځم واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ورک الله لپاره قرض خيستا چې د الله په لار کې مال لګوي نو وعده د الله دادا اذکرو یاد کې نه شکریا ادا کې د نعمتونو زماغي چې کړی دی ما پتا سو و اوفو پرواله او کې بیا دې زما په وعده باندې او فی زما پرواله او کم بیا دې کوم تاسو په وعده باندې ابن عباس وی هغه سره ادخلتکم الجنه جنت ته بندنه کما و ایای فرحبون او خاص زمانه و یریږي و امنو او ایمان راولې به ما نزل انزل تو پاګه چې مارا لګلی مصدق لما تصدیق کوم کی دی داغه ما کوم چې تاسو سره دی تاسو د کتابونو تصدیق دی په قرآن کې ولا تکونو اول کافر به او مکه تاسو اول کفر کون کې په دې باندې ولا تکونو او ولا کافرین په کار ځکه تکونو هجما ده کنه او کافرین مفرد ده نو معنا دا ده ولا تکونو او ولا فریق کافرین به مکه کې تاسو اول فریق کو پر کون کې پدې باندې دا کافرین صفات ده د فریقین لپاره فریق المحذوب مکه گی تاسو اول کفر کون کې اول دل کفر کون کې په دې باندې نو دا خو اول نه دي کافر مان په دې يهودو کې په دې خط په دې امت کې اول کافران به جوړيږي ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا ماخله بیااتی زما د آیاتونو په بدلولو باندې ثمنا قلیلا دا دنیا لگا مغوره کوي زما پایتونو دا دنیا لگا د دې څه مطلب چې ولا تشترو به آیاتی ثمن قلیلا ما خله زما پایتونو دا دنیا لگا اصل کې د يهود ایمان ولې نه راوړل د ایمان په دی وجه نه راوړه چې د د خپل کشرانو نه د اړم قرار کړي و او تنخوا به دی لا ورکوله دی به ته سبق خو ده دی به له درس کو امامتی به ورکوله مطلب اوس چې کله دی ایمان راوړی وین هغه خو بشړل کنه چې تاسو خو مؤمنان شوي تاسو زمون مشران نه نو دی ویل چې دا هر سره نه پاتې کیږي که ایمان راوړو نو بیا هم څوک په مدرسه کې نه پریږدي په د یهودو په مدرسه کې چې تورات دی وایو بیا خو به زمونږ د ارث ختم شي نو الله وی لکه د پیسو د وجه نه استاد ایمان پرې دی کوپر کوي چې زمونږ نه باغ ارث پاتې کیږي نو دا سم کوي ولا تشترو بیااتی یعنی ما ورکوي زما په آیاتونو باندې دا دنیا لګه چې تاسو نه عزت زی مشرت زی هغه تاسو پیسې په تاسو باندې نو ځکه ایمان نه راوړی دا مراد دی صحیح شو یا آیات نه مراد هغه صفاتونه د نبی علیہ السلام چې په تورات شریف کې وو په تورات کې د نبی علیہ السلام علامی او نخي ذکر وی نو دوی به دا نه بیانولې وای کدا مون بیان کو نو دا خلک څه کوي ایمان پر راوړي نو بیا به زمونږ هغه پیسې باندې شي زمونږ نه خلک واوړي نو الله وی والا تشترو بکتمان آیاتی ثمن قلیلا مغور کوي ماخلې په پټولو د آیاتونو زما د دنیا لګا او دا مطلب نه دی چې ګنې يهود صحیح دین خلکو ته بیانو پاره راستل د دې آیت مناسبت د يهود سره د يهود غلط دین بیانو او پاره به پیسې راستي اوس یو سړی صحیح دین خلکو ته بیانې او تنخواه اغله ملاويږي نو اجرت علی الطاعات د دې حکم سره نو د اجرت علی الطاعات په دې باندې دا رساله دا او ډیره مزیدار ده اجرت علی الطاعات میں جائز اور ناجائز کا فرق اجرت علی الطاعات کی چې کم جائز دي او کم ناجائز دي نو په دې کې فرق په دې مسله کې ډیره غلو یو خپل خوا شروع ده بعض خلک هر شی جائز غني او بعض خلک هر شی ناجائز کوي نو پدې کې دا لیکل دي چې ګور یو د تعلیم د قران خودل درس او تدریس او امامت نو کې یو سړی داسې پیدا شو چې هغه الله ولار سره ور کړی او خپل ثواب ګټي او چاته یو روپې نه اخلي خو جدا حیثیت خو که یو سړی اخلي نو دا حرام او ناروا نه دي کدی ته ناروا ویل شي نو بیا به یو سړی وي چې دا ناروا کار کوم نو جایز ولې نه کوي نو هغه به جمعات پریدي مدرسه به پریدي درس او تدریس به پریدي او د دنیا کار به شروع کی نو د دین ټول نظام به شي ختم شي نو دا د حبس وخت تنخوا ده په صحیح تعلیم باندې او په صحیح خودلو باندې دا جایز ده په دې رساله کې او دا د شاعت والا ولیکل ده دا جایز ده دویم دی چې ختم په مړی پسې کول او دې تعلیم باندې ولې جایز ځکه چې دا دین ټول په تعلیم تعلم باندې جاری دی که تعلیم تعلم نه نو بیا خو دین ختمي دوی دې مړی پسې ختم نو چې کوم تسبق ایصال ثواب د پاره ویلې کی پاغي پیسې اغستل یا چې دین پاغي خوراک او سکاک کول دا ناجایز دی ولی که دا پاتې شي نو سره دین سره صوبه خو نه خرابي نو که یو سړی خالص د الله رضا لپاره سبق وي مړی ته ثواب وبخي جایز خو که پیسې اخلي یا خوراک کوي پی مړی پسې بیا بخي لکه دا ختمونه خلق کوي نو دې باندې پیسې او خوراک دا ناجایز دي زبر حوالی وي شاملی کلی دی ورکول کې غسن کې دواړه ګناګار دریم په رمضان کې په تراو کې قران اورول نو دا چې نور امام یو سړی نه دی صرف تراوی کوي نو قاری صاحب له تراو په پیسې راغونډول چې موږ له قران واورو نو دا هم چې دینو ناجایز دي او دا حرام دي ځکه چې دا په صرف محض تلاوت باندې پیسې شوي دا ناجایز دي نو دلته دا ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا دین کسو کې استدلال کوي نو دا استدلال د يهودو باندې الله رد کې چې هغه قران نه خود نه صحیح طریقې سره تورات خود اغل ته به تغییر آیاتی یا به کتمان صفت محمد ثمنن قلیلا ده د نبی په صفت باندې چې تاسو هغه بدلوي باغې دا دنیا مغوره کوي د غنو تفاسیرونه بیا را جمع کړي صحیح شو د فقهاو اقوال په جواز 66 صفحه کې جمع کړي دي صفحه نمبر 66 دا د فقهاو اقوال را جمع کړي څه شي اجرت غسل په تعلیم د قران باندې دې زمانہ کې لانه ظهرت توانی فی الامور الدینیه زکه دی وخت کې په امور دینیو کې سستی په خلکو کې راغلی ده ففي الامتناع يزيع حفظ القرآن کوم یو چې دا ناروا دي نو د قرآن حفظ بس شي ضایع شي وعليه الفتوا د قرآن حفاظت به ضایع شي او فتوا په دغه قول دا د د مشایخ دارنګه در مختار معرض المختار نه هم جل 94 صفحې نه نقل کړي ويفت اليوم بصحه حال تعلیم القرآن والفقه والامامه والاذان دا اردو د دبا نقل کما آج قرآن و فقہ کے تعلیم اور امامت و اذان پر اجرت تنخواہ لینے پر صحت کا فتوا ہے اوس وی د قران په تعلیم د فقه په تعلیم په امامت او په اذان که اجرت څوک اخلي نو دا صحیح دی پکو پته ده شامی نه هم جل 95 صفحه نه نقل کړي المبتابه جواز الاخذ استحسانا على تعلیم القران لا على القراءه المجرده په دې وخت کې پتو دا ده که سړی په تعلیم د قران باندې دارنګي په خودلو د قران درس د قران تنخواه اخلي جایز خو نه په صرف تلاوت مجرده باندې چې صرف تلاوت کې تنخواه لي او دا شاملی کی نهم جل پچانوے کے لو لم یفتح لهم باب التعلیم بالاجرت لذهب القرآن کدا د جواز پتور نکړې شي نو د قرآن تعلیم به ختم شي ولی خلک هوی ځان خو نه ګناګار وکړ نه په بیا ځان له کاروبار کې دین بچاته نشي خودلې وخت به ته نه ملاوي لکه زبه تا ته وایم دا ګوره تنخواه نه ده چې کم دې موږ استادانو له ورکو مدرسه کې یا جمعات کې امامانو لې دی وخت کې لکه کم نه کم دیاری به سمري وسه واته سو ورځ ده کنه نو چې واته سو ورځ شي نو وسه وی حساب نو چې وسه روپی شي نو 21000 میاش جوړي نو یو عالم دا څه وخه و چې هغه له جمعات کې سوکی کی سزا ورکړي د میاش هغه غریب له په کال کې چې دانې را غونډي نو هغه د واتلس شل زر روپو نه جوړي نو دا د جلبې بادشاہ سے بویل وای دا د علماو قربانی ده چې یو سړی 21000 لمیاش لالت ورکه هغه پریدي او په جماعت کې واته 1000 روپۍ تنخواه ته ناشته د میاش نو دا خو لکه تنخواه د وانه غسته دا تنخواه د دې لپاره پرې بده یو کیسه ځکه چې د کم نه کم دیاړي خدا غوا کنه لا بعض خلک وی دا حرام ده الکه زه چل هغه به نه غواړي نو ته هم پستر ګړون نه تعالی هم الله عقل درکړي دی چې یو سړی تا نه نه غواړي نو ته دې تم مجبوره کوه کنه چې یو میاشي امامتي وکي یو کالی وکي او بیا زید جمعه تی ولا د خپل طرف نه ورکوا هغه به هم نه غواړي خو تی ولا د خپل طرف نه ورکه چې هغه ویلو ته محتاج نشي نو چې هغه نه غواړي دی وي بس هغه نه اخلي موږ ډور کوو د دې وجه نه دی وخت کې پتو پدې ده چې کچر ته خیراتی امام نه ملاوي تنخواه ولا مقرره او راولي به او دا بیا د ډیرو کتابونو د حواله نقل کړي له حضور صرف یو یو تاسو ځکه چې وخت بیا ډیر لګي د خلفاو راشدین او عمل پدې وګوره چې ګوره د خلفاو په زمانه کې دا شوی دی بخاری لیکلی دی قال الحکم لم اسمع احدا کرها اجر المعلم بخاری اول جلد 304 صفحه دارنګ وقال لم ير ابن سيرين باسا باجر المعلم سنن الكبرى د امام بهقي دغه شان ډېری حوالی تر نقل کړي د تابعین نه او د تبع تابعین نه نو یو دا دی چې اجرت په تعلیم باندې دا جایز دی دویم د ختم د ایصال لپاره لکه مړی په ثواب سبب وای نو دا شی اوس په دې ملک عام دی خلک وی قاریان راول چې موږ لپاره په سبق وای پیسې مولور کې او خوراک هم پیو کې دا خبره او سینه ده ځکه دا څه فرض خو نه دی نو واجب دی نو دې سره علم ځای کیږي او دین ځای کیږي که یو سړی د خدای د پاروي ثواب وشي که د پیسو د پاروي ثواب نشو دای لیکلی دی په دې صفحه 85 کې د شامی نه هم جل 50 می صفحه په حواله ان ما شاء فی زماننا من قراءه الاجزاء بالاجره زمنګ په دې دور کې چې کوم د مړو پس خلک سپاری وي په پیسو لا يجوز نو دا جایز نه دي لئن فيه الامر بالقراءه زکه په دې کې د قراءت حکم دی و ایتای ثواب للامر او چې هغه تا ته وی مال سبق وای نو ته ثواب هغه تور کې دا ستاسو والقراءه لاجل المال او دلته دا سبق هم د پیسو د پاره خلک وی قاریان می پیسې پکې وقال العيني في شرح الهدايه يمنع القارئ الدنيا عيني په شرح د هدايه کې لیکلی دی چې کم قاری سے پیسو د پاره تلاوت کی دا به منی کول شي والاخذ والموتی کلاهما سمان چې چا واغسته غم ګناګار چا ور کړی غم ګناګار د بیا د شامی او دارنګ د هدايه مجموعه الرسائل فتاوی مصریه د دې ډیرو کتابونو شرح عقیده د طحاویه حاشیه د نور الیزان دارنګ عقیده الطحاویه البنایه فی شرح الهدایه احسن الفتاوا دلیل الخيرات په ترک المنکرات روح المانی مجموعه الفتاوا د دې ټول بلا کتابونو نقل کړي دا رساله بیا ځان له وګورئ او بل ختم هغه د څه شي په تراو کې ختم کول ډیر قاریان د سې چې هغه په جمعاتونو کې تراوی کوي او چې خلک څه شي ورنه کې بیا وایي مالې سم را نکړل او دا هم ډیر خلک به یو دې وړو په ډډه وانه خوتل نو دا خبره یاد وساتئ په تراو کې په ختم پیسې اغستل دا ناجایز دي دا د اردو فتاوا د عبارتونه واوره خان دا عزیز الفتاوا د مفتی عزیز الرحمن دیوبندی سے دوست شپک سو دریش پہ تو صفحہ کی لکھی اجرت دینا اور لینا قرآن شریف کے سننے اور پڑھنے کے لیے جائز نہیں اور اس میں کسی کو کسی کو ثواب نہیں ہوتا نہ پڑھنے والے کو اور نہ سننے والے کو اور سنت ختم قرآن اس طرح پر ادا نہیں ہوتی چې کم خلک تراوی کوي او پای کې قران اوري نو یک څوک پیسې اخلي ای ور کوي نو دا اوریدون کې او د لستون کې دی یو ثواب نشو او په دې باندې سنت ختم ونه شو دارالعلوم دیوبند چې کومه پتاوا د پتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 4 197 میں صفحہ کی لکھی بس اگر ان حافظ کو معلوم ہے کہ ان کو قرآن شریف سنانے پر کچھ روپیہ ملے گا اور لینا دینا معروف ہے تو ان حافظ صاحب کو کچھ لینا قرآن شریف ختم کر کے درست نہیں اور اس میں تالی اور سامی دونوں ثواب سے محروم ہے کافز صاحب ته دا پته چې خلک تراوی کې قران وی خلک سور کوي خامخا نو دل دا غستل ناجایز دي او کې واغستل نو د وسلستون کې او د اوریدل کې دی یو ثواب نشو دارنګ فتاوی درلوم دیوبند 4 جلد صفحه 219 کې او پارسی کې نقل کړي اصل اینس که بر تلاوت قرآن شریف و ختم قرآن حمید ارد و معاوضه گرفتن حرام است و ثواب تالی و سامعین را باطل می کند و اصل خبر داله چې په تلاوت د قرآن باندې او په ختم د قرآن باندې څه شی یا عوض غستل دا حرام دي او د دستور کې او د اوریدونکو ثواب باطلې اس حالت میں صرف تراویح پڑھنا اور اجرت کا قرآن شریف نہ سننا بہتر ہے اور صرف تراویح ادا کرنے سے قیام رمضان کے فضیلت حاصل ہو جائے گی دارنگی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ حوالہ امداد المفتین کی فتاوی رشیدیه کی امداد الاحکام کې د ګڼو فتاوونه بیا د نقل کړي الغرض چې یو د تعلیم او تعلم په دې باندې د ټولو فقهاو په نس جایز یو د ا یعنی امامت دام جایز یو دې صرف په مړی پسې سبق وې په دې ناجایز یو دې صرف په تراو کې قران او اول دا صرف لستل د قران تعلیم ونه دی کنه نو دې کې بیا ناجایز دی صحیح شو دا تفصیل دی او دا رد په يهودو چې اغیبا قران نه خو د بلکې د الله او د الله د نبی صفاتونه به پټول د تورات احکامات به پټول پیسې به غسته او غلطي فیصله به کولې ایا به پیسې غستې چې کومګه د نبی صفات کو نو خلک به ایمان راوړي زمو پیسې به بند شي هغه په دې کې داخل شو ولا تشترو به آیات ثمنن قلیلا ما خلې په غره په پټولو د آیاتونو زما د دنیا لگا و ایا یفتقون او خاص زمانہ ویریږي تتمی بدل کړي رهبانیت په مخکنو متونو کې وسانه خبري او تقوا په دې امت کې شوه ګورې مولانا سي دلته دو پلیته ادارې راوړي یو تلبیس الحق بالباطل دویم کتمان حق اصل کې ګوره دا تابعین چې دا شاګردان دوه قسمو یو هغه چې هغه ته په دلیل معلومو ناغې نه پټول نه شو ناغې به په دې طریقه گمراه کول چې تلبیس الحق بالباطل به وکړ دلته پکې تپېږي نه ازمار دی او دلته چې دینو دا معنی نه دا معنی ده نو هغه به غریب په دې کې ګډوډ او چې کوم به نو معلومه هغه ته دلیل نو هغه نه خو به سره دلیل پټ کاغه ته به دا په ګډوشته ده نه ها هغه په دې طریقه ګمراه کوو نو ځکه دا دوه خبرې وي دا تلبیس الحق بالباطل طریقه د ګمراه کولو دا خلکو چې دلیل به ورته معلومه نو هغه به په دې طریقه گمراه کو او چې چاته به نو معلوم نو داغه لپاره خو بس کتمان حق چې به په خپل باندې محروم شي ولا تلبس الحق مگر ډوډوي حق لره بل باطل ده باطل سره وتقتم الحق مپټوي حق لره وانتم تعلمون تاسو خپويږئ په عذاب د کتمان باندې یا تاسو خپويږئ چې دلته تاسو حق پټ کا ان دا حق د ناپوهی نه نه پټو چې وته معلوم نو خبر ته پته و چې موږ دلته چې دینو کارو چلو خچا پمو والا واقیم الصلاۃ پابندی کوي د منځونو اتو زکات ور کوي زکات ور کوو مارا کرین رکو کوي سره د رکو کوم کنا ورکعو مع الراکعين صلوا مع مع المصلين د جمع موږ د دینه ثابتېږي وای چې موږ د جمع سره ثواب دی ښا موږ راغلم د جمع سره دی اول نموز راغله په جمع دی ادای کامل ادا د چې موږ جمع سره ادا شي او ورکعو مع الراکعين وی رکوع زکه یاد کړه احتراز وک د مز د يهودنا د يهود په منځ کې به رکوع نه و نو يهود تاسو مونږ نه د مسلمانانو په شان مونږ کې چې رکوع پکې صلو مع المصلين منځو کې سره د نورو منځ کوونکو نه او علماء لیکلي دي چې دا آیت دلیل نیولې دی علماء په دې باندې پس موږ د جامع سره صلو مع المصلين لا منفردين موږ د نورو موږ کوونکو سره او کې مدارک کوي ځان لنا ځان له موږ یو موږ دی او د جامع سره په 25 شويش درجه ثواب سیوا شو دی یهودو کې دا کارو چې کله به داسې خپل مجلس کې ناست و کنو خاص یاران دوستان به و نو هغې ته به پټه دا خبره وکړه و یاره چا تعال وایه ما بیا دا خلک په چمبه باندې ګوتې کېږي که نه خو دا پیغمبر چې دی دا بلکل صحیح دی خو موږ ځکه نه وایو چې بیا دا خلک زیو ټول په ایمانونه راوړي نو حقیقت دا دی چې ګوره سړی صحیح سړی دی ها نو الله وی خانو بل ته حکم کوي خپل په ایمان نه راوړي دا یو دویم بیر دا چې دوی به منبر ته وختل نو خلکو ته به خیرات او صدقه وکړي دا خپل به کلم صدقه نه کوله نو الله وی چې دا دونه خشه ده نو تاسو په موږ کې کله کنه او یا دا ده چې دوی ته به خلکو صدقه راوړل چې جی دارې غریبانان لور کې نو دوی د نر ځامنو په وسپل ځان لواله هغه به ډو غریبانان لور کول نه نو دا ټول پکې دا خبرې وي اتامرون الناس بالبر ایتا سو حکم کوي خلکو ته د نیکي وتنسون انفسکم ویل کړي د خپل ځان نه خپل په عمل نه کوي وانتم تتلون الكتاب او تاسو لولې کتاب فلا تعقلون اي دومره تاسو د عقل نه کار نه اخلي دا خډیر د بي وقوفتیا کار دی چې تاسو په خپل عمل نه کوي دلته توجه کوم مولانا سي دا د بیوقوف سړی کار دی چې بل ته مسله کوي او په خپل به عمل نه کوي که شی صحیح او ته په ولې عمل نه کوي او که غلط نو بل ته ولې وایي د دا نه دا چې ګنې عمل دې نه کړي نو بل ته بیان نه کوي بل ته خو کده بیان کو نو د یو ګنا نه خو بچ شوي په دې ځای ابن کثیر لیکلی دی وای ګوره الله د دې مزمت په دې نه دی کړی چې تاسو دې بل ته دا مسلې ولې کوي مزمت صرف په دې ولا کړی دی چې دا په خپل عمل ولې نه کوي خلاصه دا هغه د خبرې دا ده هغه لیکي چې فل لكن الواجب والاولى بالعالم ان يفعلوه مع امرهم به وی واجب او بهتره د عالم د پاره دا ده چې دې بل ته مسله کې چې په خپل په عمل وکړي کنه خو بیا لګي رسته چې وصحیح ان العالم یامر بالمعروف وان لم يفعله صحیح خبر ادا ده چې عالم به بیا امر بالمعروف کوي اگر که په خپل دانه کې دی نه کوي بل ته خو به مسله صحیح بیانې کړه کبل په عملو کو نه لګا خو ټیک د کدا عمل نه دی کړي نو دی به په دې عمل نه کول ګناګاری خو د یوی ګنا نه خلاص شو چې حق بیان کبل ته حق پټ نه کړ او کده په عمل نه کوي او بل تم نه بیانې نو دوه ګناونه وکړ یو د عمل نه کولو به بل ته نه بیانولو ا اگر چې بهتره دار چې سړی بل ته بیان کوي چې خپل په عمل نو اوس چې کله یو عالم بل ته بیان کوي او په خپل په عمل نه کوي دله به سزا په دې نه ملاويږي چې دې بل ته دی ولي ویلي دي دله به سزا په څه ملاويږي چې دا عمل تا ولي نه دی کړی لکه حدیث کې راځي قرطبي لیکلي دي چې نبی عليه السلام فرمایي چې زه په کوم شپه باندې د معراج په شپه بل لاړه مڅ تماشو لکنه دا زابونه لیدلی او جنتونه لیدلی نو وای مررت علی اناس تقرض شفاهم بمقاریز من نار د داسې خلکو په خوا تیر شوم چې د اغې د شونډې د ور په کینچیانو خټ کېدی فقلت یا جبريل من هؤلاء ما ویل چې جبريل دا کسان سوق دي قال هؤلاء الخطباء من اهل الدنيا وای دا خلک دي چې دنیا کې به خلکو ته بیانونه کول تقریرونه کول مسلې به بیانولې خطیبان چې وته وي خان یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم نور تبه د نیکه حکم کو خپل ځان نه ير کړو او هم یتون الكتاب فلا یاقلون دې کتاب لولي دومره پکې عقل نه چې دا شیخ دن په خپل په ولې عمل نه کوي صحیح ده بیا لیکي وان اسامه ابن زید قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرطبی وای اسامه ابن زید رضی الله عنه نه روایت دی چې هغه امام رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوړي دلی یغتا بالرجل یوم القیامت فیلقا فی النار یو سړی به د قیامت پورز راوستې شي نو جهنم ورته وغورځول شي فتندلق اقطاب بطنه نو داغه د خېټې کلمې به بار راوځي فیدور بها کما یدور الحمار بالروحا دې به د خپل کلمو باندې داسې چولې او تاویږي به لکه خرچ پجران ته وتړي او تاویږي غیر شا پیرا نو فیجتمع الیه اهل النار د جهنم دا ټول جهنميان به تراغون شي فیقولون نو دا جهنميان به تو یا فلان مالکا اے پلانیا دا تعالی څه چل شوی دی الم تکون تامر بالمعروف ته خو زموږ استاد دی تا خو موږ ته ته مسلې کولې بیان به دې راته کو ولې تنوي چې تامر بالمعروف کو وتنها عن المنکر او تا بدن راو نه منع کولا نو د الله بندن مو خو ځکه جهنم لراغلی چې موږ ستا مسلې نه وي منل دا ته پکې سکے دیبو تو یاو بلا او کنا قیما کنا بشک غیما وقد كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانها عن المنكر واتيه ما کې دا مرزو چې ما به خلق د نارواو نه منې کول خو زبت نه منې کېدم ما به خپل کول او نور ته به ویلي او بل ته به د نیکی حکم کوو خو په خپل مې په نیکی باندې چې عمل نه وکړي نو دا په دې وجه ها اوس چې کوم دا خطیبان متیبان الله دې معافیو کی کنه دن نه به نه ګوري صرف خبرې به اوري خبرې چې دین هغه بالکل صحیح خو چې عمل یې ګوري نو توبه به وباسي دارنګه قرطبی لیکلی دی ان قوما یامرون بالذی لا یفعلون لمجانین و انهم ان لم یکونوا یسرعون ځه خلک داسې دي چې موږ ته هغه خبرې کوي چې په خپل په عمل نه کوي نو الکه دا لیونی دي اگر چې چپې په ناراضي چې دا شیخ ده نو ته نه کې ابو العتاهی رحمت الله علیه وسبت تقا حتا کانک ذو تقا ابو الاسود د اولی سے وی لا تنهان خلق و تاتی مثله عارن علیک اذا فعلت عظیم و دا شین من مکو چې ته پخپل کې دا استاد پار ډېر لوی د شرم خبره ده یې اول ځان منې کنه او ته چې چاله تعلیم ورکې نو ستاسو تعلیم به په خلکو اثر کوي او چې خپل په عمل نه کې بل ته لګیای کنه نو بیا خلک وی راځه راځه داسې لګیا دي پرون بیا دلو چې داسې داسې کار وکاو ها ستا خبره بیا په چا اثر نه کوي ابو عثمان الحمیری سے لیکلی دي وی وغیر تقین یأمر الناس بالتقوی وغیر تقین یأمر الناس بالتقوی تدبی طبیب یداوی و طبیب مریضو وی کم سړی چې په خپل متقین دی او نور خلکو ته د تقوا خبرې کوي نو دا غو مثال دا چې دی لکه چې ډاکټر سه په خپل بیمار دی او نور له دوايانې ور کوي الکه ناول په خپل وګړو چې روغ شي کنه خا نو دا کمال دار چې د نیکی بل توین او اول په خپل پاره عمل کې اصل شی علم نه دی اصل شی عمل دی الله دې موږ له عمل توفیق راکړي ګور لیس العلم عن کثرت الحديث علم دې تنوي ابن کثیر لیکلی چې تا ته دې معلومات ډېری حدیثونه دې د تډېر یادي یا تونه دې د تډېر یادي اصل علم چې دې نو هغه څه شه دې عن کثرت الخشیا چې ته د الله نه یې ډېر کې اب څنګه مولای چې بل ته د مونږ فضیلت بیان او په خپل بل مازه ګرځي مونږ نه کې بل ته د زکات فضایل بیانې او په خپل زکات نه ورکي بل ته وی درو مو او په خپل بغیر د دروغ نه بل کار نه بل ته وی زنا حرام ده او په خپل باندې بس ارس کوي بل ته وی لکان مگر دوی ځان سردان روا دي او په خپل ځان یو یار قتلې ګرځي دا لا کم علم نو دی باندې ځان پوهه کا اصل شی دا دی چې اول به په خپل عمل کې اتامرون الناس بالبر اي تاسو حکم کوي خلکو ته پني کوي باندې وتنسون انفسکم وير کړی دي تاسو خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او تاسو لولې کتاب لرا افلا تعقلون ذمر تاسو د عقل نه کار نه لای اشاره ده چې بل ته سړی عمل خبره کوي او په خپل په عمل نه کوي دا د قمقل سړی دی ته به د صبر نه کار اخلي ښا واستعینوا بالصبر امداد حاصل کې په صبر سره او صلات او په مانځ سره دا صبر نه دی مولانا سي د دې ماده په قران کې یو سل درې کرته راغلي ده او علما وایي د صبر حیثیت په اعمالو کې داسې دی لکه څنګه چې د سر حیثیت په ټول بدن کې دی که یو انسان کې صبر وي نو دی په دین چلی دی شي او که صبر پکې نه نو دی په دین نشي چلی دی لکه یو انسان سره سر وي نو بدن به ژوندې چې سر دې کټ نو بدن به کم ځای ژوندې پاتې شي صبر بیا د دې انواع دی یو د صبر علی الطاعات په تابعداري باندې صبر کول دا ګران کار دی لکه پنځه ته ممونز دا سان کار دی یا دا روزه را روانه ده د سهار نه تر ماښام خوراک او د سکاک او د خواهشاتو نه ځان بندول دې ته صبر علی الطاعات وي دارنګ حج دې روزه ده زکات دې نور اوامر دي د الله غمنی نو د طاعات باندې ځان ټینګول دا ځان له یو مستقل صبر دی دا دا چا کار نه دی او دویم دې صبر عن المعاصی د ګناونو نه ځان صبرول چې ګنا هغه نه ځان ساتي لکه دغه ته د پردې مال لې او تا سره پیسې نشتا او تا ته خد مقشتره کنه خو ته سکه تداغی نه ځان وساتي دا نه چې باران دی یو سړی ځان له چترې اغسته د غریب او جمعه ته د خدای کور له پکې راغی او چې هغه سلام ګرځي ته چې چترې وړي دا خدای دې غرق نو کله بلون شي په بل جوړه وواچ نو ځان دې غرق دومره نشي ټینګې دې چې بس اس کې باندې پریوت د پردې چترې پټه د پردې پیزار پټه صبر عن المعاصی وکړه په ځان باندې سخت تیره که خو ګناه مکوه لوګه تیره کول دا روزه خلک نه نشي د سهار تر ماښامه ته دغه څه د پردي فصل ته نشي ټینګې دی باغ ته نشي ټینګې دی شوتل ته نشي ټینګې دی اته مزدور غټ څه سړی ما صبر نه د ګنا نه ځان صبر کا غلا مکوا زنا مکوا لکه صبر د یوسف علی السلام خزه ول د زنا دعوت ورکي او هغه ته معاذ الله انه ربي احسن مسوایا الله پورې پناه غواړم دا الله زما رب دې مال خسته ځای را کړی دا نه چې تا ته څوک خاندي نو تا نه ځان رکشي او بیا پړی شلې تب بیا مان المعاصی صبر کې دې ته صبر عن المعاصی وایي دریم نمبر دې صبر علی المصائب بیماری در باندې رااله تکلیف در باندې راغی بیمار شوی پلار دې مړ شو رور دې مړ شو بچی دې مړ شو خزه دې مړ شو نور رشتہ داران نو تب صبر کې دانه چې ته شکوی شروع کې وی ترازونه او ګیلې شروع کې دا ټول صبرونه صبرونه دي واستعینوا بالصبر امداد حاصل کې په صبر سره او یا صبر معنی اصفو روزم صبر دې کنه هو شهر الصبر روزي ونی سي او صلات او پمانځ سره حدیث کې راځي رسول الله سلام ته کله یو کار مشکل شو فزع الى الصلاه نو مستب توجه وکړه او د الله نه به سوال وکړه نو تم منس کوا صلات حاجت او د الله نه غواړه الله بدل مشکلات ختمي و انها لکبیره ضمیر د مفرد راځي د خصلت ته ګلی سيزونه مخکې دوه دي و انها یقینا دا خو لکبیره تون ډیر ګران دی الا علی الخاشعين مگر د ګران پاغي خلکو چې کم د الله نه یریږي الله نه چې څوک یریږي هغه ته یو شی نه دی ګران او چې د الله نه نه یریږي کنه هغه ته غټه غټه خبره اساني ایو کس بل ته ویل دا روزه ډیره ګران نه ده ناغوی غم کو دینه ګران ده لمون خړلې دا په ګلاس کې هغه ته خړل آسان دي چې د الله نه نه یری ګران فاري چاته چې هغه د الله نه یری الله الله یو د خاشع یو د خاضع خشوع لیکيږي عمل القلب ته او خضوع لیکيږي عمل الاعضاء ته او بل تزرع ده نو تزرع لیکيږي عمل اللسان ته خشوع د زړه کار او خضوع د اندامونو عملي او تزرع دا د جبه کاری الله اکبر د کم سړي زړه کې چې د الله نه یری هغه ته بیا ګران کار مسانی او چې د الله نه یره نه نو هغه ته آسان کار بیا ګرانی دا مونږ دې کنه چاته د دینه بل غټ ګران کار نه او چاته د موز د قضا کېدو نه بل ګران کار مخکاري مړې کا هموز نه قضا کې او بعضې مړ ته هموز به پیونه کې دا ولی دی یو سړی په ځکه خشوع ده د الله نه یره ده نو ته تر ټولو نه آسان کار اوس موز دی ګران ته دا قضا کول دي د دې بل په ځړه کې د الله نه یره نه نو د تر ټولو نه ګران کار موز دی آسان کار دار چې دی کول ورته قضا یې الله دې من کې د خپل ذات نه یره پیدا کړي الذين يظنون انهم ملاقات ربهم دا کسان دی یظنون خاشعين چاته وي دا چاته خاشع نه وي چې هغه ځان له تسنو کړي لکه نه الذين دا کسان دی یظنون چې یقین کوي دی انهم ملاقات ربهم چې یقینا د مخامخ کېدون کې د خپل رب سره ځوان د دې نه رستو چې کله ان مفتوحه راشي دا قاعده یاده کې خو کلیه نه د اکثریه ده کله چې د ځوان نه بعد ان مفتوحه راغې دا به ګمانه دی یقیني او کله چې د ځوان نه بعد ان راغې دا به ګمانه ده سي د ګمان او د شکی بیا نو یظنون دلته په دا معنی نه کې چې ګمان کوي ځکه ګمان دا د ګمان خبره نه د ملاقات در دا خو یقین غواړي نو دلته به یقین معنی کې الذين دا کسان دي یظنون چې یقین کوي انهم ملاقات ربهم چې دای مخامخ کېدون کې د خپل رب سره نو بیا وسنګ دې صبر نه کې څنګه به موز نه کې چې د چا یقین او چې څوک دې له دګاور کې چې مړ څه پته لګي به کو بنې هغه خود بیا د الله خلاف دی وانهم الیه راجعون یقینا دی بده الله ته واپس کیدونکي هغه خلق باندې دانه دی ګران یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم اوس دا بیا خطاب کوي بنی اسرائیل سره د دې خطاب مقصد تعدد د انعاماتو دی په بنی اسرائیلو انعامات ور باندې شماري یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمتنا زماغا انعمت علیکم چې کړي دې ما پتا سو باندې یاد کئ نه شکریا ادا کئ وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غرواله درکړې دې تاسو ته علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه باندې ګور دې معنی ته سوچو کئ علی العالمین لفظي معنا خدا دا چې ما تاسو له غوړواله درکړې په ټول مخلوقاتو نو تعارض راځي د سورته ال عمران یو صلی الله لسم آیات سره ان تعالی وی کنتم خیر امه اخرجت للناس یی تاسو غره امت یې استلې شوی د خلقو د پیدې لپاره نو آل ته خوې چې تاسو غوړ امتی او دلته بن اسرائیل ته وې چې تاسو په ټولو خلکو ما غوړ کړی نو دا معنا وکا چې د خپل زمانه په عالم لکه هغه وخت چې څومره خلکو نو په ټولو کې بهتر سوکو دا بن اسرائیل او دا غي نه بعد اوس بهتر خلک چې نو هغه امت د رسول الله دی صحیح شو په هغه وخت کې هغه بهترو په دې وخت کې دا بهتر دی دا هغه وخت کې خدا خلک نه وکړ وانی فضلتکم یقینا ما ورکړی تاسو علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه باندې وتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا اوس په دې آیت کې تخویب دی تخویب په اخروی وتقو یریږي یوم من عذاب یوم دا عذاب دا غیر زنا لا تجزی چې بدله بنشي ورکول نفسن یو نفس نیک عن نفسین د یو نفس ناکار نه شی ان هیڅ شی ولا يقبل منها شفاعت نبی د شفاعت قهری نه به قبول کړي شي د دې نفس غیر مجرم نه د دې مجرم د پاره شفاعت سره شفارس ولا يؤخذ منها نه به واغستې شي د دې نفس نه عدل سره جرمانه ولا هم ينصرون نه بد دې امداد وکړي شي دنیا کې د یو مجرم د خلاصولو سلور طریقې دي او هغه سلور واړه قران باندې کړی یو دا چې کله یو سړی جرم وکي نو دې سیټ تشي او بل کس چې نو هغه را مخ کې شوې دا ما کړی دی لکه یو سړی دې اکسیډنټ وشو سو کیو وو په ګاډي خود سره لایسنس نه نو دې و تختی خلک وی ډرایور تخته نو چې دی و تخته نو بل کس راشي چې هغه سره لیسنسي د ګاډي مالکی نو هغه وی چې دا ګاډي ما چلو نو خلک سنس دا دی چې کې سسام شو کنه اوس کدا بل هدن سرمنه راول چې تا بغیر لیسنس ګاډي روان کړي دا ټول ګناسته اوس داغه نه ګاډي سرکاري کیږي نه پیژنسته بیا بچ دې نو سزا شي نو دا به نه چې مجرم دی وتښتي او غیر مجرم دراشي او دا په ځای چې دا جرم ما کړی لا تجزي نفس عن نفس شيئا دویم دا چې دا څه نه یو سړی نیولې نو هغه بیا د خپل مجرم د خلاصولو د پاره شپارسونه وګوري یو ته وی رجی تاسو ته وای بل ته وی نو دی پولیس ته چې غټ افسر ټلیفون کی کنا نو کار څومره مجرم دی یې زر پری دی وای زیا مونږ کار وګورو خبر دا غیر ته نبوزي خو چاته نه پیدا برنه خبر راشي به دی پری نو دا شپارس بم نه چې ګنې سو کوی چې الله دا مجرم دی هما پېکا نو دا یو خبره یاده که شپارس تپ قیامت کې خو شپارس د موحد د پاره وی د مشرک د پاره نشتا سیدا نو د مشرک د پاره به شفاعت هم نه پدې چې کارو نشي نو درې بیا خلک پیسې ورکوي لار شي ته بس په غاړه ستا باندې لکونه او کرونه ورکي او سړی له کیسه سان کی نو پیسې لاري شي ولېږي او سړی راوځي نو قیامت کې بداوم نه چې یو سړی دې پیسې ورکي او هغه دې خپل مجرم را خلاص کی چې الله تعالی عذاب ورکو پیسې واخلي سلورم دا چې په دې ونی شي نو خلک کرتالونه شروع کی موټروي بندو جی ټی روډ بندو نو چې روډونه بند شي نو حکومت راشي وير بس تاسو له سړی را پریدو خیر دی روډ کولاو کوي قیامت کې بداو نه چې څوک را پارسي او زور لګي وغه مجرم په امداد را خلاصي په زور را خلاصي دا ونه سلور ولا لاري قران عظیم باندې کړي وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ویریږي د عذاب د غیر زنا چې بدله بنشي ورکولې هیڅ یو نفس ته بل نفس نه ایشه اگر کډې رشتہ دار ولې نه دی خپل ولې نه دی پلار او زوی ولې نه دی سورته فاطر لو اول سورته لقمان وګورئ دا چلو سورته لقمان 33 وګورئ چې بدل باندې شي ورکواله پلار د خپل بچی د طرف نه ولا مولود نو نه بچي هو جازین چې دې بدل ورکون کې شیان والده شیئا د خپل پلار نه د سشي ګور د دې نه نږدې رشتہ به بل کمي بچي په عذاب کې دې نو پلار نشی راتلې چې بچي په ځای خپل ځان ورکیو د اخلاص کی پلار په عذاب کې دی نو بچی نشي راتلی چې ځان ورکړي او پلار خلاص کړي ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دوکه دین کی تاسو لره ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دین کی تاسو لره په الله دوکه ورکون کې شیطان کله وته چلی وای چې د خدای لپاره راغون شي مان دا د ګنا دا پیټی لکم کئ نو هیڅ څوک به داسې پیدا نشي چې د ګنا تور لاندې ودی چې مال راکا دا بل په خپل سر باندې بیا ښا نو لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې بدل نشي ورکولې او نفس د بل نفس نه شي ولا يقبل منها شفاعه نبا قبول کړی شي د نفس نه څه شفارس د غیر مجرم نه د مجرم په باره کې خو ګوره شفاعت خوشته کنه نو دا د مؤمن شفاعت د مؤمن د پاره وي د مؤمن شفاعت د کافر د پاره نه او د کافر شفاعت هم د کافر د پاره بنئ نه قبلي ولا يؤخذ منها عدل نبواغسته شي د نفس جرمانه داسې به چرته وشي لکه دا ټوله دنیا یو سړی د سرو زرو ډک دی دومره سره چرته دی خو کشي کنه بل فرض چې دا ټوله دنیا د زمکه نه تر اسمانه د سرو ډک کې او پیشې کې چې الله دا واخلا او دا مجرم پرېدا د عذاب مور کوا نو الله وی فلا يقبل من احد اچره به قبول نشي اولائک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین دغه شان وګورا سورته مائده شپږ دیرش کې حتی بیا په پیسو کار نه کیږي ها شتنه اول کې شیم کار نه کیږي سورته مائده آیت 36 کې سپاره د شپږم د دنیا او کې چې سړي دا داغه شي او د دې دنیا او ربل دنیا او راوړي لیفتدو به دې د پاره چې په دې ور کې دې پاره سره من عذاب یوم القیامه د عذاب درځ د قیامت نه ما تقبل منهم اچره و قبول نکړې شي د دینا ولهم عذاب الیم او دې د پاره به عذاب دردناک بیا ته نه قبليږي دا ځان له بیا ګوره سورته یونس 54 کې دا سی بیا راځي ولا هم ينصرون او نبر د امداد وکړي شي یو خبره په دې آیت کې واوري ګوره دا آیت دلته دی او دغه شان آیت بیا رستو راځي 123 آیت لګراواله وي دې صورت کې دیول سپاره کې بس 123 آیت یو سل درويشتم ولا یعنی فدیه ولا تنفعها شفاعه نبا پیدا ورکه یغی ته شفارس ولا هم ينصرون نبا داغه امداد وکړي شي دلته او دې کې دواړو کې دا فرق دی دلته ولا يقبل منها شفاعت مخکې کړ او الته چې دنو مخکې کو ولا يقبل منها عدل دلته ویلو چې ولا يؤخذ منها عدل مرستا او الته چې کوم دنو ولا تنفوها شفاعت مرستا اصل کې ګوره خلک دوه قسم دي یو قسم هغه خلک دي چې هغه په پیسو ډیر مې او یو قسم هغه خلک دي چې هغه په عزت ډیر مې مجرمان دوه قسم دي کنه یو هغه مجرمي چې هغه مجرم خدای خو پیسې ورته دار چانه ډیر وږي او دویم هغه چې هغه ته عزت ډیر خوږي نو دې آیت کې د هغه مجرم ذکر دی چې پیسې و ته ډیر خوږي دي نو د باندې چې مسله راشي کنه نو روپۍ نه لګي د خلکو پسې ګرځي دی وی چې خیر د خپل بچا ته ورانه کما خلکو احسان دی را باندې را ووري او چې پیسې نه ونه لګي نو که معمولی څه پیسې ته باندې تا ته ما سره بځي او پلاني له ما ته دا خبره کوي ښا هلکه خدای دې خوار کړه خو ورشه دا پیسې دې دونه سړي سر خو نه دی لاړې دې شي نه نه نه پیسې دې لاړې نه شي عزت دې لاړ شي خو چې پیسه لاړه نه شي نو دې سپارښتنه کوي د معمولی سیس د پاره چې پاره سل روپۍ لګيږي سل کسانو پسې بزي تاسو ته جی وای تاسو ته وای د سل احسانات په ځان راړي په سل روپۍ دې راوباسي وغه نه پریږي نو دا شپارس پسې مخکې ګرځي نو دا غي ذکر دلته راغی چې په شپارس کار نشي نو بیا وي پیسې سر وفري پیسې به ورکو خو چې دا سره راوځي او دویم قسم هغه انسان دی چې هغه ته عزت خوب دی په پیسو یې پروا نه نو هغه باندې چې کله داسې څه کیس راشي په پیسو کار کیږي وي ور به په مړو خلکو تر باندې مو وایا نو دې پیسې مخکې کوي خلکو ته وینا وروسته کوي خو چې په پیسو نه کیږي نو بیا خلکو ته مجبور شي کینی چې ته مالو شپارس وکا نو آلته د هغې سړي ذکر د 123 کې چې هغه ته په عزت خو غنو شفاعت ذکر است کو په بیا مخې کړه او دلته د هغې سړي ذکر دی چې هغه ته پیسې خوګه د پیزه له کار نشته وې پیسې به دیونه لګي عزت دلار شي خو چې پیسې مې ونه لګي نو دلته ځکه چې د شفاعت مخې کو په بیا ورپسې روستا کړه نو په دې آیت کې پوره تخویف په دنیا اخروی دی چې د آخرت نه ځان بچ کې د عذاب نه نه ګورې به د یو پځې بل بدل ورکولې شي نه شپارس کار کوي نه پیډیا کار کوي او نه څوک چا امداد کولې شي تر دې ځې پورې دریم باب هغه ختم شو وایز نه جنا کوم نه با سبا نه سلورم باب شروع کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین